اسرار برکات ستاسو په سینو کې راولي الله دې تاسو نه نور ته ورسي الله دې تعالی دې زمونږ د ټولو استقامت نصیب کړي الله تعالی دې تاسو کورونو کې خیر کړي الله دې تاسو له برکت درکړي الله تعالی دې زمونږ تاسو د سعی راتلل د تکلیف د قبول او منظور کړي الله تعالی دې ټول خیر د دارینو نصیب کړي الله تعالی دې مریضانو له شفا کامله ورکړي ټول مریضان دې الله جوړ کړي الله تعالی دې مسافرانو ته خیر کړي الله تعالی دې مریضانو شفا وکړي الله تعالی دې ټول خیر بد برکت د دنیا ورکړي رمضان دې الله په یخنۍ کې تیر کړي خدای پاک دې ټول الله مونږه تاسو له استقامت راکړي سو تاسو امداد کړي الله دې دا غي امداد وکړي الله دې مونږه تاسو نه د دین امداد واخلي الله تعالی دې ټول مؤمنانو ته خیر کړي چا دعاګانې غوښتي دي یا الله وطن کې دي کلی کې دي مسافران دي ټول له خیر ورکي الله دې ټول مردګانو ته دعا وکړي الله دې د دې صورت یاسین ثواب زموږ تاسو اسلاف او تاسو لور واړو طریقو حضرات ته ورسي ستاسو حوصلې دې الله بلندې کړي او د دې تکلیف الله دې موږ ټولو له اجر راکړي د قرآن برکات دې الله راکړي الله دې زموږ سره ټولو استقامت نصیب کړي الله دې دې ملک ته قوم ته خیر کړي الله دې زموږ دوستان احبا ټول خوشاله ساتي سهل علينا وعليهم كل عسير برحمتك يا ارحم الراحمين نو سوره فاتحه اجمالا بیان شوخه اجمالا سوره فاتحه بیان شو په اجمال کې دا خبر راغله اوس دې د سوره فاتحه نه بعد د سوره بقره راځي نو صرف دلته کې یو سوال لې باقی علوم د سوره بقره د سوره فاتحه رونو نخلاصيږي ښه دا خلاصې دو ځکه نه دي او نخلاصيږي ښه چې که په دې کې ته لګیای لګیای کال به تیر شي خو د سورته فاتحه معنی او برکات او فواید او دغه هغه ختم نشي ځکه حضرت علی سی وایو یو ورځ ورته حسنین راغلل نو حضرت علی صاحب ته وی بابا پلار محبت خو سی وای الوادم داسې دغه وی مونږ ته دغه د سورته فاتحه تفسیر وکا راته ولیکا راته بیان کا ناغه ورته اسی کشرانو ته سړی وي د خدو بشي ان شاء الله وبې کو داسې داسې خو هغه ډیر اصرار وکړو چې اصرار وکړو چې نه موږ ته ضرور د سورته فاتحه ته تفسیر لیکي او وای براته انو چې ډیر اصرار په دې باندې هي اصرار وکړو چې زه تفسیر د سورته فاتحه د و آیاتونو ولیکم نو او یا او خانو باندې به با هغه وړې شي په سورو خانو په او یا او خانو باندې به با هغه وړې شي صرف ته دی و آیاتو تفسیر نو دا دې کې سورونو د اسرارو د دې اسرار ځان لدی ښا نو د دې تفسیر ویل کېږي نشي ښا لو شیتو لا اوقرتو ما به ډک کړي وو. لو شئت لاوقرت سبعین بعیرا او یا اوښان من تفسیر فاتحة الکتاب د تفسیر د فاتحې د کتاب نه نو تاسو ته زه د دې تفسیر څنګه بیان کړم دا خو په قلم کې نشي راتلی پوه شوې دا خو په بیه په ژبه باندې نشي بیانېدی دا خو د سینې سره تعلق لري نو هغه یې په دې باندې بیا غلې کړو او دا غین رستو دا خود حضرت علی صاحب چې او یو خان صرف د و آیاتونو نه ته ډک کې نو جوړ عمر باندې خلاص شي چې هغه ګوري نو کنه امام رازی وای ما 50 زره مسلې په سوره فاتحه کې را دغه کړې وي نو 50 زره مسلې هغه په بسم الله کې راوستي سوره فاتحه ته نو ولیدل په بسم الله کې مرا وسته نو بسم الله الرحمن الرحیم کې نو د قران دا علم دا د خلاصېدو نه دی ځکه لو کان من بعدي سبعه ابحر ما نفدت ما نفدت کلمات الله او ولي چې دا غیر هغه نخلاصيږي دا دا دریاب شي و دریابونه ورسره نور شي او لیکه سی شي هغه نو دا نه خلاصيږي ښا بل ځای کې تفسیر الرحمن وایي چې لكل آیه 60 الف فهمن د پاره د هر یو آیات او یا ذره معنی دي دا تفسیر الرحمن وایي لكل آیه 60 الف فهمن هر آیات د پاره او یا زر معنی دي نو تاسو وایي د قران شریف نه د قران شریف علم خلاصيږي ان د قران شریف معنو باندې د انسان عبور عمر به اخلاص شي خدای به اخلاص نه کیخه او بیا وایي لكل حرف هر حرف لره من القرآن د قرآن پاک نه سر راز د اسرار دي سر راز دي فوق جبل قاف پورته د غر د کوی قاف نه د کوی قاف غر سمره دي دنیا را چاپیره دي دنیا نه او کبلی نو بیا په دنیا کې ځای نه ناوی لكل حرف د پاره د هر یو حرف من القرآن سر اسرار دی فوق جبل قاف پورته د غر د کوی قاف نه نو دای اسرار دی چې یو تفسیر ویلی دی چې هغه ته الله تعالی دا ښکارا کړی دی او هغه دا وای نو تفسیر د سورته فاتحه به څنګه وشي رونو او هغه ضرورت هغه ته معلوم شي مفسرین راغستې دي هغه ته نه ذهن کې سړی واچي اساس ورته وي بنیاد د بنیاد باندې چې پوه شي کنه انو نور باندې مخ کې پويږي اساس د قران بنیاد د قران دا سوره فاتحه ده نو په بنیاد ځان په ول غواړي ولې خشت اول چونی هد معمار کج تاسو ریا میرا و دیوار کج اول نه چې ته په یو سیز باندې پوه شي هغه دې وپېژند نو مخکې به تا ته د هغې بیان کېږي ته به مخکې هغې باندې پوهېږي نو سوره فاتحه ویل شو او سوره بقر ورپسې لخوا الحمدلله بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي جعل القرآن ناسخا للكتب السابقه چې هغه ناسخ وګرځو د پاره د کتابونو سابقه او په ایجاد د برکت سره دی کې دومره برکت یې خېره الرحمن رحمان دی باعطاء نبوت علی النبي صلی الله علیه وسلم چې نبوت ورکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم لره رحمان دی چې تمام کتابونه منسوخ کړل درې د پاسه سل کتابونه رحمان دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قران نازل ک رحیم دې په مؤمنانو باندې چې ناس دی ورته ګوري ورته اوري دې رحم دې نو په واقعیا کې په دې بسم الله کې د ټول صورت حاصل راو باسخه الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی شریک ورته نشته د انواع اربعونا هغه انواع اربعه په سورې صافات کې مرتب سلور وړ راو باسيخه نو هغه ګوري دای دلیل په الحمدلله مدعا اذ رب العالمین دا دلیل له په مدعا باندې چې هغه پالون کې د تمام مخلوقات دی تمام مخلوق پالي دوست دشمن څومره مخلوق دي د سلور سو د وچې دي شپږ سو د دریاب دي د ټولو تربیت یو الله کوي رحمان دې په دنیا کې رحم دې الله په دنیا کې رخه په هر چا باندې رحم کوي دوست دشمن کافر الله تکنزل کوي نعوذ بالله پیغمبر تکنزل کوي الله ورته غږ نه کوي ښا دا رحمان دی حدیث کې راځي دی د الله نظر زیات صابر څوک نشته دی حدیث کې راځي د الله نه زیات صابر څوک نشته دی خلک ور سره شریک جوړي او الله ورته غږ نه کوي رح رحیم دی په مؤمنانو باندې رحم به ښکارا کوي مثال په تور یو رحم ښکارا کړي دنیا کې یو کم سل رحمتونه دی امت لې خېری ښا نو رحیم دی په آخرت کې په مؤمنانو سره او دا رحم به کله ښکار کیږي چې توای رحیم دی نو دنیا کې وګوره هر انسان ته وګوره هغه څه کوي او الله ول رزق ور کوي ساتي ګرځي کافر سس نه کوي مسلمانان تبا کوي غږ ورته نه کوي دا ګوري لنبلوکم ايکم احسن عملا رحیم دې دا رحم مخکار کیږي په مؤمن کلا مالک یوم الدین بادشاہ د رد د جزا ده چې د جزا رز راشي رحم به ښکار شي رحم به ښکار شي مؤمن ته وای ها دا زما پر رحم باندې ته ځه جنت ته ستا عمل باندې خو بادرنګ هم نکېږي زه زما په عمل دا رحم باندې جنت ته ده نو رحم به ښکار کی په مؤمنانو باندې ځکه مالک یوم الدین راړ اوس مالک درې د جزا ده دی وای ما عبادت کړی دی ما د الله عبادت کړی الله وای زه بدل دا غي جزا در کوم دا غي بدلی به در کوم ثوابونه به در کوم اياک نعبد اياک نعبد خاص تعالی عبادت کوو مونږه نو دا پنځه سی غي وی د غایب تا امنه نو قولو فی الدعاء وای په دعا کې بعد ختم القرآن و پس د ختم د قرآن نه پس د ختم د قرآن نه خلق دعا کوي کنه نو قرآن ختم شي خانه مالک یوم الدین باندې قرآن ختم شو اجمالا اجمالا قران ختم شکنه تفصیل کې دی الله ختم کی نو اجمالا ختم شنو ختم نرس دو خلق دعا کوي کنه نو قولوا في الدعاء دل تقولوا في الدعاء وکیدی وای په دعا کې اياک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه مالی وی او که بدنی وی و اياک نعبدون و اياک نستعين خاص تعالی مدد غواړو مونږه دا یو سړی ته ستا کار دی ضرورت دی د دنیا نو تا اول هغه سره خپل تعلق او رشتہ دغه قائم کی چې موږ یو وطن یو دی یو علاقې یو یو قوم یو یو فلانې دینګلې نو بیا ورته خپل کار وای چې زما دا کار دی پس تاغین الله طریقه خي تا ول الله تعالی ترا خپل قربت پیدا کا مقصد دی چې ثابت مې وساتې په صراط مستقیم باندې دغه ایاک نعبد او ایاک نستعين دی په دې مې کلک وساتې په دې مې کلک ثابت وساتې صراط الذين انعمت بدلت ذکر کوي لار داغه کسانو چې تا انعام کړي د پاغي ایمان دي فضلت انعمت وي اجمال له انعمت عليهم سوق دي سوره انعام کې راځي من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين او أن الأرض مغضوب عليهم چې هغوی باندې الله غضب کړی دی وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير هغوی باندې الله غضب کړی دی چې دا يهود دي او نو لار د گمراهانو نو لار د گمراهانو نو دای ورته د سوره فاتحه دا یو آیات کاغی تفصیل کې خو غنشي دا کې دي خو دومره دا چې منګه ته دا ضرورت بیان کو او ضرورت ترا واخلو او نور د الله تعالی علم ته مفوض دي چې دې کې کوم اسرار دي کم انوار دي کم قواعد دي کم پدې کې باریکواله ده لطائف دی پکې هغه الله ته معلوم دی رونو مونږ چې دا لفظي معنا ظاهري وکړو په دې باندې مونږ شکر وباسو نو اول تا ته الله تعالی د خپل تعلق طریقه خي چې زما حمد اوایا بیا درته خی چې زګوره رب العالمین زیم بیا درته وای چې رحمان او رحیم زیم رحم در باندې زکوم او قیامت کې به ما څخه راځي مالک یوم الدین زیم نو چې زه قیامت راولم او تب قیامت کی ما ته راځي تپوس بکوم درنا نو عبادت کوا ته عبادت کوا د عبادت اجر بدر کوم دله عبادت تاسو پیجند او ته امداد غواړه زمانہ امداد غواړه زمانہ بل چاته आवाज مکو دا غلی دی غلو لار کې ناس دی ستاد ایمان هغه غلا کوي تا نه ایمان وړي قران درنه ختمي تا نه دین ختمي د دې دوه تګور د مغضوب علیهم اد دوالین خیال اوساته چې دا دې چرته بل لار روانه لای لالچ در نه کی تم در نه کی نو دای ورته وی نو پدې کې مغضوب علیهم تا توخل پدې کې درته بیان د انعمت علیهم وکړو پدې کې درته بیان د عبادت د الله تعالی وکړو پدې کې طریقه د استعانت درته خو چې امداد د الله نه غواړه اوس یو لوی ظالم دی داغه نه د بچاو طریقه صدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا الله تعالی به بچ ساتي او د الله د رحم دا صوفي ته وای مولا ته وای مؤمن ته وای چې په خپل اعمال او نیاز مکوا د الله رحم ته متوجي شخه چې الله ترا باندې رحم وکړي زه خو عبادت کوم زما بس عبادتي زما بس ذکر اسکاری او الله تا رحم د تا نه غواړم ترا باندې رحم وکړي دغه رب العالمین د تمام جان پالې نو زما تربيت کې او زه قائل يم په حمد ستا سره زه قائل يم د حمد ستا چې حمد تعالی وام صفات کامله ستا هغه بیانوم نو زه قائل د دیم نو سوره فاتحه کې الله تعالی د تعلق د الله سره او دشمنان درته وخول د الله تعالی د رحم هغه بیان درته وکړو او تا ته وی چې قربت راضي الله ته پس سره د عبادت سره عبادت در ته مخ کې بیانې ښه دلته خو اجمالا دغه وک مخ کې ته عبادت بیانې او سوره بقر شروع کو زکه پدې کې خو کشري تر دې اخلي یو یو ګور نو هغه پورا وخت ولګي نو سوره بقر به وو یو چې مخ کې لړ شي کنه تش پدې کې بخونی نه دا هو خلاصول غواړي صورت د غوا نو بعضو لیکلی دی وای تا به نه وای لیکن موږ وو د دې ویل جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې راځي څوک چې صورت بقر په یو کور کې وای نو شیطان دا غکور نه تختی پیغمبر ویلی دی او دا اسماء د قران سماعي دي دې کې ته تغییر تبديل نشي کولای د قشان ته راغلي دي او وینا جایز ده چې توای سورت د بقر سورت د غوا یا سورت د غوي نو تال ته په غوا په غوي باندې ځان پوهږي چې غوا څه ته وي غوي څه ته وي او سپینه پوهږي توای غنم دغه غوا ته مراد ده چې په لار کې ګرځي تا ته مراد ده دا چې وسوای نو بیا به پوه شي چې اوی دا خو بل شی دی مو هوګنې صورت ته غوی دی یا د غوا نه نه خو ته مخ کې لړ شه چې ته راشي الته کې نو الته به دا پیژنې دلته نه پیژنې الته به راشي ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله امر کوي تاسو چې حلال کوي بقره دا به درته الته وامخه د دې صورت د دې صورت فاتحه د سورته او بقر سره سربت ته او مناسبت له سوال دا ده دلته سوال له چې سوجدا د سورته فاتحه پسې سورته بقره راړه سورت بقر مدنی دی دی پسې مناسب مکی وکنا در فاتحه مکی دا نو مکی ور پسې مناسبو په ترتیب عثماني کې نو سوجه ده چې سورته بقره راړو یا بل سورته مدنی به راوړو کنه بل سورته مدنی به راړ تخصیص د سورته بقر اولی وشو د سورته فاتحه پسې دا اولی راړ دا سوال دی د طالبانو نو جواب ته وکینی جواب دا دی سورته فاتحه پسې سورته بقر ذکر اړه چې په سوره فاتحه کې مدعا ذکر وا الحمدلله مدعا ذکر وا یو جواب ګوري او په سوره بقره کې دلایل ذکر کړي الله اندازا دې تربيت ته وګوره دلته رب العالمين الرحمن الرحيم په سوره رحم فاتحه کې وي چې رحمان دې په دنیا کې رحیم دې په آخرت کې سوره فاتحه کې وی مالک یوم الدین بادشاہ د رضی د جزا ده نو سوره بقر کې درتا د مالک یوم الدین تفصیل کوي چې داسې جزا به ورکوم داسې جزا به ورکوم هغه چې راشي تاسو هغه ته خیال کوی چې دا جزا ده لخوا خاص تعالی عبادت کې ومونږه نو په سوره بقر کې تقسیم د عبادت کې یو عبادت نه دی موز دی روزه ده حج دی زکات دی نور نو تقسیم د عبادت ترته کې په سوره بقر کې دلته اقرار په عبادت اقرار په عبادت التقسیم په عبادت سورته بقره کې د تقسیم په عبادت ذکر سورته بقره راړخه د سورې فاتحه پسې دلته کې وی ویاک نعبد ویاک نستعين من خاص تانه مدد غواړو نو الته درته د استعانت طریقه خي چې استعانت غواړي څنګه بغواړي طریقه به درته خی د استعانت غختو په صورت بقر کې دا ځکه د صورت فاتحه پسې صورت بقر راغله دا خو یو ربط ته طالبانو د دې راي د دې صورت ته دې صورت فاتحه د صورت بقر دا سوره بقره دې نازل شوی د چانه پس د سورته متوففین نه دې نازل شوی د چانه پس ها سورته متوففین ویل للمتوففین التاغ سورته متوففین ده کنه دا غي نه پس نازل شوی دی هغه سره سرابت دی هغه سره داربت په صورت متوففین کې وایو چې تطفیف مکو کمې مکو په حق د مخلوق کې په حق د مخلوق کې کمې مکوا که حق د مخلوق کې د کمې وکړو نو قانون کې غلې سزا بدل کوي د سزا اوس یو سړی کانه یا تل کې نقصان کوي نو بادشاہ یونی سي نو جیل ته کی کنه ها نو په حق د مخلوق کې کمی کوي نو غجیل تا شي کنه کم ځای کې چې په کانی کې په تل کې نقصان کوي نو هغه نقصان کوون کې جیل تواچي وی جیل ته ولېږي جرم په ولګي سزا په ورکی ولا تا ولید مخلوق په حق کې کمه وکړه په سوره فا بقر کې حق د الله بیانې چې د الله په حق کې کمه مکو په طریقه ولا بدر ته جهنم ځای جهنم سزا بدل درکې ښا ذکر د صورت متوففین نا پسې صورت بقر نازل کو هغه کې حقوق د عبادو هغه درته ذکر کړل او پدې کې درته حق د الله اغه ذکر کوي حقوق عبادات د الله درته ذکر کوي نو د سورته متففین سره ربط خیال شریف تمراغ یاد بای دا ربط نه ور کوي دې در ربط ور کوي خو هغه نه ور کوي ښا سورته متففین سره ذکر ربط شو چې ای کې حق د مخلوق کې کمې کې نو تجیل دی زائد دی او سزا کېږي او وهي دي ډبې دي نو چې په حق د الله کې نقصان کې نو څومره باندې نقصان څومره سزا څومره دغه بدر کوي د لخوا د دې وجنه د نازل شوی د پس د صورت متوففین نه او د نازل شوی د پس د هجرت نه دا سورت بقر نازل شوه دی مدنی سورت دی نازل شوه دی پس ته هجرت نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پس ته هجرت نه دای مدنی سورت کم یو توای چې پس د هجرت نه نازل شوی په لار کې غاړې ته بل ځای کې خو چې د هجرت نه پس نازل شوی هغه ته مدني صورت وای چې د هجرت نه مخکې نازل شوی هغه ته مکی صورت وای ښا هغه ته مکی صورت وای مکی صورت ورته وای او سورته فاتحه دا مکی صورت ده په مکی صورت کې څو خبرې ذکر کیږي سلور توحید رسالت تخفیف او بشارت الحمدلله کې توحید راغې درې دلایل په وي اثبات رسالت کوم ځای کې راغې قل اياك نعبد قل کې دا صورت خو مدنی دی روایت کې راغلی چې مدینه کې نازل شوه دی دوه ځله نو بیا وسکه نو بیا دغه سلور واړه نو بیا ور سره وای چې مدنی کې نو بیا ورته وای چې رسول پاک توحید دیته مسله ورسوله د رسالت ورته ورسېده کو بشارت ورک او دای پاغي باندې سپرواو نه ساتلا وینا منی نه نو جهاد ور سره وکا دی ور سره جهاد وکا نو مدنی شه چې خلک دا انکار کوي توحید نه رسالت نه نه منی او اخرت نو انکار کوي نو جهاد ور سره وکا بیا علاج څه دی جهاد دی تا خو ورته ورسوله مسله بیان دې کړه مسله او دې ویل ورته او څنګه نه مني جهاد ورته وکړه نو پینځم مضمون په پکې د جهاد راشي اله چې مکی کې مدني کې ها چې مکی شي خو بس کافي شو او کله چې ته مدني وای نو دا سلور واړه به وای چې توحید ورته ورسید رسالت ته رسول پاک ورته بیان شو تخویف بیان شو زورنا یرا بشارت چې انعامات په دې باندې د ایمان رانړو اسنیږي نه نقاتلو فی سبیل الله جهاد ور سره وک په لار د الله تعالی نو پینځم مضمون په پای کې داسې ثابت وي ښا چې جهاد ور سره وکا په لار د الله تعالی کې دا سورته فاتحه کې ام مدنی شو او ام مکی شو نو دواړو سره او په بل روایت سره مکی د مکی سره مدنی د مدنی سره مربوط شو مدنی شنو مدنی سره مربوط شو هغه سره یو وجه د ربط رااله دا د تفاسیر ربطونه دي ښا او دا ربط استادی شی دی ګوره ښا دغه تفسیر پسې مزه دا استادی شی دی ملکه پیدا کول غواړي یا به ته خپل ربط پیدا کې او بهترین ربط د حدیث مبارک دی د فاتحه په فضیلت کې ډیر احادیث راغلي دي طالبانو ډیر زیات احادیث راغلي دي خو دو حدیثونه دي هغه ډیر اصح یو حدیث دا دی چې داسې صورت لکه سوره فاتحه نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې نه په قران کې نازله شوې ده یو حدیث دا دی مشکات شریف او بخاری ټولو کې راغلي دي ښا صحیفه تو کې دا راغلي نو یو دا حدیث دی دویم حدیث دا دی چې فاتحه درې سی ده فاتحه سوی سی ده درې سی ده و آیاتونه دي اول ته درې آیاتونه د الله عیسی ده اخر ته درې آیاتونه د بنی ادم عیسی ده داسې نو دا نیمه دی غاړه ته ستا ده نیمه دی غاړه ته زما ده که ته دا وهې زه به دا وهم پوه شوې نو اول ته درې یاتونه د الله ثنا صفت عظمت ربوبیت خالقیت رحمانیت مالکیت دا الله یې څه ده خدای الله څه په دین پویګو دا څنګه مشترک د مولوی سیب وایا اشتراک په دې معنی ده چې ایاک نعبدو کې دو خبرو ته اشاره ده یو عبادت کول دي یو عبادت قبل ولي کول په چا دي په ما او تا بنی ادم باندې کول قبل ولي په چا دي نو بت یو کار کو چې عبادت کوا د شپې پاکه د ورځې د شپې مکروه وخت کې مکو چې درې اوقات دي نور عبادت کوا قبلوي به څوک الله نو دا مشترک په دې مطلب ته یو کار کوا عبادت ته ودرېګا الله عبادت کوا الله وی ذبه قبلو اياک نعبدو خاص تعالی عبادت کومنګ او چې تا دا اقرار وکړو یا ول حالن ورکی یا ول مآلن ورکی یا ول اخرت تولیږي خو دوای نه رد کیږي سره دی ابلیس دوا نه رد کوي نو ستا به ولې رد کوي ابلیس دعا وکړه سوال وکړه رب مال مهلت راکې ابلیس وی اے رب مال مهلت راکې الى يوم يبعثون نردی دا بعث پوری د دې رامی دا خیالو چې زه د مرګ نه خلاص شم چې د مرګ نه خلاص شم الى يوم يبعثون قال الله تعالى وتويتي بالکل انك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم تد مهلت کړو شو نه دا غرضی د وخت معلومه پوری هغه رد وخت معلومه څه شی دی نو تفاسیر وهي طلوع طلوع د شام د من مغربیا عام تفاسیر دا وایي او تذکره د قرطبي تذکره د قرطبي لیکلی نه الى يوم الوقت المعلوم هي خروج الدابه الارض چې خروج د دابت الارض د زمکه نه راوځي او دابه به راوځي یو دابه به د زمکه نه راوځي په درې ورځې کې حدیث شریف کې راځي درې ورځې کې به یو دابه راوځي د زمکه نه یو ورځ کې به سر راوځي بل ورځ کې به نیمه راوځي بل ورځ کې به ټول راوځي اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم بان الناس كانوا باياتنا لا یوقنون ذکر دی یقین نکو نو هغه دابت الارض چې راوځي د دې دابت الارض دوه کار دي د دې په ذمہ باندې دوه کار الله یو با د ابلیس وایي یو کاردار دا ابلیس په دی وای نه ښه ای و تختی ته نه مشرق ته هغه نه تختی دی نشي مغرب ته بدونه وای نه وخت به دا نور ورته وای څه چلو چې چم چې وخت مراغه هلاکېږم تبایم تختی با تختی دی نشي ته نه ادا ته دا بالا یو دا او بل با دویم کار به څه کوي مهر به لګي په مسلمان باندې ادز به ور کوي په لو امصا باندې د موسی عليه السلام کافر لا دا دوه کار ودا کوي یو به ابلیس وایي یو به مهر لګي بس د دین پس بیا نه مسلمان پیدا کیږي نه به کافر تولد تناسل به ختم شي د دین پس به تولد تناسل ختم شي بس نو دا نو د مطلب می سو د ابلیس دوا او می قبلې توای بنده خلاصه کې مسلمان سکه وای شي ستا دوا الله نرد کی خو ته نه پويږي خو دې خوای چې بس په ما پیسې را ورې دي بس دې خدا کول خو ډوډو ټپاره وي اوس یو سړی وای مال دار نه کړ درو وای هر څه درکړي ستا یو مرض راته هغه باندې لس لکه شل لکه روپۍ لګې دي هغه درنه دفع کو دا درنه درکړې کنه ته یو کوی ته غور دی دی بچ کړې الته کې زخمی کې دی نو درې کړې دل کنه خو دې خو نه پوي دې خو وای مال دې جیب ډکی دې خو دې ونه دا یا ساتي نو دلته کې دې دعا کوي نو قران شریف ختم شو نو دی حدیث ترالم چې اول تدری آیاتونه د الله عیسی اخر تدری آیاتونه د بنی ادم عیسی او په مینس کې یو آیات مشترک اشتراک وجه پوښوي یو غختلی یو ورکولی یو عبادت کولی او بل قبلولی نو کوت عبادت قبلای به الله غواړه ته درکای به الله اشتراک په دی وجه ربط کې دا حدیث ډیر خلګي پیسه ثالث فاتحه کې اول ایسا اول ایسا د مالک یوم الدین پورې شو سو فرقی مذکور دی دری فرقی مذکور دی پیسا سالس تا فاتحی کی انعمت علیہم مغدوب علیہم دوالی دا دری والا مرتب ذکر دی پا صورت بقر کی نپا بل صورت مکی کی نپا بل صورت مدنی کی تخصیص د صورت بقر د دی وجنه وشو خیال شریف تمراله ربط د حدیث را رخه ربط د حدیث راغې پس ګټه خټه ولګي دا ها دا څه ولګي چې ستا ذهن والی بالکل وې ذکر دا خو ذکر راغې یقینا په سورې فاتحه کې درې فرقې مذکور دي په ایسه ثالث ته فاتحه کې درې فرقې مذکور دي انعمت علیهم مغضوب علیهم دوالین دریواړه فرقې شوې دا دریواړه مرتبه په سورته بقر کې راغلي نه په بل سورته مکی کې نه په بل سورته مدنی کې تخصیص د سورته بقر د دې وجه نه وشو پوښوي د غیر ربط ته د غیر ربط بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله د الله په وحدانیت باندې دا یو کامل او لوی دلیل لغه په صانع او کامل باندې دا لوی دلیل دی چې الله تعالی وګورئ یو بنده ژوندې کو او تاسو ولید تاسو په مخ کې ژوندې شو او خپل هغه قاتل اوخو نو تاسو په دې باندې قیامت دال کوي دوباره ژوند دال کوي په دې باندې دا علامه ده غیره الرحمن رحمان دې به ارسال الكتاب الذي لا ريب فيه پر علی ګل د کتاب هغه چې شک نشته وي په دې کتاب کې ذاتي کتاب در تر علی ګل الرحیم بجعل الهدايه للمتقين فګرځول د هدایت د پاره د متقیانو د دې کتاب نه به هدایت متقیان اخلي ښا متقیان به ته هدایت واخلي فائدہ به ته واخلي لار به پر روانه کی اعمال عقاید اخلاق هغه به ټیک کی او کافر کافر په کوم څه کوي بل هو عليهم عما بلکې دا قران په ایمان عما اړن توپ دی هغه چې ورته ګور وړاندې کیږي نو رحیم دی په ګرځولو د هدایت د پاره د متقیانو دا دی الف لام میم الف لام میم بس د دې اسانه معنا چې کوي نو وی الله اعلم بمراده بذلك الله عالم له په مراد خپل سره د دینه هغه ځان خلاص کی بل وینا الف لام میم هي رمز بین الله ورسوله دا راز دې په مابین د الله او د رسول کې دا راز دې په مابین د الله او د رسول کې دا مقطعات 29 دي دی باندې څوک نه پويږي ها مقطعات الف قاف لام میم نون واو پوه شوې ټول راغلي دي دې باندې څوک نه پوهېږي دا مقطعات دي نو هي رمز بین الله و رسوله دا رمز دی په مابین د الله او د رسول او بل وینا دا الف لام میم دا اسرار د صورت ته اشاره ده اسرار د صورت ته اشاره ده او بل وای نا الف لام میم دا نمونه د الله ته اشاره ده به قراولی دي دا نمونه د الله ته اشاره ده نمونه د الله او ته اشاره ده نو ته یو سوال راځي چې نمونه د الله خو یو کم تل مونږ ته معلوم دي حدیث کې راغلي دي قران کې راغلي دي نو نور هم مونږ ته نه دي معلوم ابن کثیر او وینا الله لره پینځه زره نمونه دي دا الله تعالی نمونه پینځو زره دي بلکې د دین هم سیوا وای پینځه زره دي ابن عباس حبر الامت ترجمان القرآن وای چې هي اسم من اسماء الله دا نوم د نومونو د الله نه دا نوم ته د الله تعالی اشاره ده نو ټیک ته په یو زبان کې براغلی ډیر زبانونه دي ډیر صحیفي کتابونه دي په یو کتاب کې براغلي چې الف لام میم دا الله نوم دی دا خو هغه ته معلومې دل منګه تا ته خو نه معلومې چې دومره ډیر نمونه دي نه یو پکې دا هم راغی او تبصیر الرحمن وای چې نه د الف لام میم په حقیقت باندې الله عالم دی په حقیقت څوک ما عالم دی الله خود دینا رموز مراد دي اشارات اشارات مراد دي په حقیقت الله عالم دی هغه نور خدان خلاص کی وی بس الله اعلم بمراده بذلك الله عالم دې په مراد خپل سره دې معنا مکو زمخ کې دا دې په معنا نه پوي د دې او متل یو پښتونه پنجابې ناسو ډوډای تا شریک ډوډای خوړله هغه پښتون نه تپوس کې وي ستا پلار په سمړو نو ورته کیسه شروع کوي په تبه پیراغله نو داسې چلو شنو هسپتال ته مې بوته نو ډاکټران ورسره دا چلو کنو بیا مړ شو هغه ته نه غډوړای اول خلاص کړه چې دورته تو کیسه کوله هغه ډوړای خلاص کړه پښتون پوج و د د بی خود چلی را تر او کو پزی په خبرو کوم د خو ټول لوړای خوړلا एकदम هغه وار کده وته مون تاسو ما خام چې ما خام لوړای ته کینا تل د پښتون ورته وی دار ته وای چې ستاپ لار په سمړ شو هغه خيار هغه وی تب چړ گیا مر گیا تب رااله مرش خپل ډوډۍ خوړه دیوی چې بیا را سره چلو کخه دا خپل نو مفسرین وای تب چړ گیا مر گیا پس هغه خو آسان ځان خلاص جو الله اعلم بمرادی بذلک دا هغه خبره وکړه چې الله اعلم بمرادی بذلک ځان اخلاص کو تب چړ گیا مر گیا تفسیر الرحمن وینا الف ملخص ته د سنا د لازم نه الف ملخص ته د اول نه دا الف په اول کې سره دی الف او د لازم په اول کې سره دی لام ا د مؤمن په اول کې سره دی میم نو دا ملخص شوه دی اول بیا پاغي عمل کول بیا بل ته رسول دا کتاب ده دا د کې عظمت کتاب تا او ضرورت د وحی ته اشاره ده چې دا وحی ده دا بزکه ځکه که وحی نیوي او تعلیم د وحی نیوي خو انسان غرق دی تباه دی کوم خلک چې په عقل روان دي تبا نه دي چې وحي ورسره ني ټول دنیا ته وګوري مسلمان ولې بیت دی د تابع د وحي دی د تابع د وحي دی د بیت دی نو تفسیر وایي چې الف ملخص ته د اول نه لا ملخص ته د لازم نه امیم ملخص ته د مؤمن نه مجموعه رمز ده ده اول لازم مومن لا اول لازم مومن لا ذالک الكتاب دا کتاب دے ذالک الكتاب دا کتاب بیا سوال دا دی چې دا ذالک اشاره خو بعید ته ده دا خو بعید ته کیږي دا قران خو ستا مخې ته پروت دی قریب دی دا دی مخې ته پروت دی نو الت جلالین کمالین ټول جواب کړی دی البعید عن الشک بعید د شک نه ذالک الكتاب البعید انو من الشک د شک نه بعید د شک نه شک پکې نشته ده ښا نقصان پکې نشته ده اغینه بعید ده یا ذالک الاستتاب عظمت کتاب ته اشاره ده بیت العزت کې ده دا بیت العزت نه را روان دی هغه بیت العزت ته اشاره شو ذکر قران خود بره ناراضي مولانا روم وای ما فرستادیم از چرخی نهم ما فرستادیم از چرخی نهم کیم یا یصلح لكم اعمالکم ما د نهم اسمان نه د کیمیا ډک کتاب درولېګو د نهم اسمان نه و اسمانونه اتم کرسی او عرش سو شو نه مولانا روم هغه ته اشاره کړې ده عرش نه شو ما فرثتا بهم الچرخینهم کیما یا یصلح لكم اعمالکم د پاره استاسو اصلاح د اعمالو کی ظاهر باطن دنیا آخرت لا ریب فی نشته د جنس شک لا ریب هیڅ شک نشته د پدې کې لا ریب نشته د هیڅ شک پای کې دای معنا ده خود دې ته تپوسو کوي لا ستقاضا لري تقاضا د لا څه ده ریب ستقاضا لري نو دا لفظ چې ته وای نو هغه خو ته معنا کوي کنه لا لنفي الجن ريب اسم جن ممني بر فتحه د وجه تضمن د معنا د من لره سائل سوال کوي هل فيه من ريب اشتري په دې کتاب کې څه شک نو الله جواب کوي لا ريب فيه لا ريب جنس شک نشته هیڅ شک نشته دی په دې کتاب کې لا ریب فيه نشته شک کائنن فيه چې کائنی په دې کې دې کې شک نشته دی ښا دې کې شک شو بنشته دی نو دای جواب ورکړه شک څه ته وایي شک هو التردد بين النقيضين لا ترجيح لاحدهما على الاخر شک تردد ته وایي فيه في هدايته الى كل مطلوب په هدايت ته دي کتاب کې هر مطلب ته هر مطلب ته ورته هدايت کوي د دنیا او د آخرت وای ریمیا سیمیا کیمیا خو چې سوا هغه په دې کې پراته دي خانه خو چې ځان دې په پوهه کوه نشته دې شرط په هدايت ته دي هدايت کې سوال له هدى للمتقين هدايت کې خاص متقيان ہوتا لام د پاره تخصیص دی للمتقين خاص متقيان ته هدايت کوي نو سوال دا دی غیر متقيان ته هدايت نه کوي نو ولې غیت نه کوي هدل للناس مخکې سورته بقره کې راځي هدل للناس هدايت کوي خلق ته ټول جن انت هدايت کوي خو للمتقین ذکر وی چې فائدت متقیان اخلي فائدت متقیان مؤمنان اخلي هدایت ټول ته کوي خو فائدت څوک اخلي متقیان لکه یو بل تا بل کو نو طالب په کتاب ګوري قران کې تلاوت کوي نغه خو نه دا فائدہ واخلي او غبل په ځان بلستان واچي غپړ شي د رڼا نه او ټول متقیان له د قران هغه فائدہ او علم هغه نصیب کی چې ټول دې نه فائدہ والی نر او خزه جن او انس ټول د پاره د قران قران دی یو نوعي یو فضل یو کتل نه دی ټول لده هغه متقیان ځان ساتي د عقاید فاسده او د اخلاق فاسده نه دي ته متقی وي ښا نو دي ته متقی وي موږ متقی نه پیژنو طالبانو چې متقی څه ته وي چې قران د تفصیل کې نو ته متقی او پیژنې ښا متقیان سوق دي نو الله تعالی وي الذين هم الذين خبر د مبتدا کا هم ورتکیده مبتدا الذين متقيان هغه کسان دي ګور متقيان ته د متقيان څوک دی وي د متقيان څو صفات دي مونږه څه پیژنو الله را تخيو ګورا متقيان دا دي ښا الذين متقيان هغه کسان دي يؤمنون بالغيب چې ایمان راړي په غیب باندې غیب پټ سيزونه پټ سیدونه نه پټ سیدونه باندې ایمان راړي وای شي نو جنت منی دوزخ منی پولی صراط منی میزان منی ملائکی منی ملائکی پټی دي کنه ودلته ملائکی دي مونږ وینو پیریان دي مونږ وینو نه وینو کنه خو پیریان خو منو چشته دي ملائکی خو منو چشته دي یؤمنون بالغیب ایمان راړي په غیب باندې یومنون بالغیب ایمان راړي په غیب باندې او دا غیب چې ده دا مصدر ده ا مصدر مبني للفاعل راضي یا مصدر مبني للمفعول راضي نو یومنون بالغیب سمانا او په حالت حاضره دې دواړو کې یو ستان مؤمن دی کته یې ستاسیز لګوتې نه ورلی کته نه ستاسیز لګوتې نه ورلی دې په حالت حاضره او غایبه دواړو کې یو ستان دی ایمان یؤمنون بالغیب دا د مصدر معنا ده او د مصدر مبني للفاعل معنا ده یؤمنون بالحاله الحاضره وفي الحاله الغائبه دې مؤمن له ایمان راړي په حالت حاضره او په حالت غائبه ته یو غږ نه کوي کته نه نوم ستا بد نه وای ستا سید لګوته نه وړي دې داسې مؤمن دی ها داسې مؤمن دی دا مصدر مبني للفاعل معنی اوس دې مصدر مبني للمفعول معنی او کنه یؤمنون بالغیب غیب مصدر دواړو باندې راځي یؤمنون مصدر مبني للمفعول معنا یو کا یؤمنون بالمغیوب ایمان راړي په مغیوب باندې مغیوب جنت د غیب نه ده کنه دوزخ د غیب نه ده کنه نو جنت منی دوزخ منی پولیس ورات منی میزان منی دا ټول منی یؤمنون بالمغیوب نو مغیوب للا جنت دوزخ میزان پولی تیرا وشی دیدار ربی تلا لا ټول من یؤمنون بالمغیوب ایمان لري په مغیوب باندې چغا جنت دې دوزخ دې کلی فرات دې وغيرها وغيرها دا ټول نو دواړو لا ایمان راړي ځکه یؤمنون بالغیب ایمان راړي په غیب باندې نو غیب مصدر دې مصدر د دواړو مصدر مبني للفاعل مرادي مصدر مبني للمفعول راضي نو اول کې به کې ایمان نو الا او د متقی اول صفات دا دی یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې ایمان په غیب معتبر دی دا ټول کافران به ایمان لري چې کاف چې دوزخ ته ورشي کنه اخرت ته چې اخرت ته ورشي دا ټول ایمان لري چې ځنکدن وخت شي دا ټول کافران ایمان راړي بیا ایمان منظور دی ایمان اختیاری منظور دی نه اضطراری ایمان په اختیار کې منظور دی ليؤمنن به قبل موته هر کافر ایمان راړي په خوا د مرخ پلنه نه منظوري نه منظوري فرعون ایمان راړه آمنت برب موسی و هارون ما ایمان راړه پر رب د موسی او د هارون نو جبرائیل علیہ السلام ورته ویجرن د جمعات پیژنې کنه الان تؤمن اوس ایمان راړي فقد كنت من قبل ویته خو ارامي په خو خلو ارامي وي تاخوي انا ربكم الاعلى او دروي منځونه ادا کوي منځونه او دروي منځونه ادا کول او درول دي ته وایي وشوي چې قائم کوي منځونه موږ ډیر په آرام باندې قائم کوي نو درول دلته کې وایي حفاظت کوي د ارکانو د شرایطو د سننو او د آدابو د موز دائمن د موز ارکان دي شرایط دي آداب دي په هغه طریقه باندې یو خاصه کته پورته کې دل ځان خلاصول دي نه نه نه دا به ډیر دا معراج المؤمن دی نو معراج د مؤمن د پاره ته خو الله سره راز کې حجابات لري شي حدیث شریف کرا دي ته الله ته ودرېږي څومره حجابات یې غلري شي تنیق تنیق الله تعالی ا د شپې چې یوازې ولاړې بیا بل شان خوان کوي په جمع کې ولاړې بل شان خوان کوي او ډیر په مزیدارای باندې مسکه ښه قوما جلسه قیام په ما بین د رکوع کې رکوع سیدا ډیر په مزه کوي زه سیدا په مزه کوم کار کار ما ته مې ته دومره وګ سیدا کې نو هم سیدا خو سیدا نه استاد چې سر ته سال ډوبېږي نو څه چلو کوم وای یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاه دویم صفت د متقی سره ويقيمون الصلاه قائم کوي مز ادا کوي مز په سنن په آداب او په طریقه باندې هغه ټول ورته یاد ساتي ښا بیا فقها دا وی تشریح کوي د آداب او د طریقې وغیرہ دا دوشو ومما رزقناهم او بعد دا غنه چې مولا روزي کړي دي مما رزقناهم بعد دا غنه چې مولا روزي کړي دي جلالین وای بعد دا غنه مما اعطیناهم چې ما ورکړي دی لره چې ما دی لره ورکړي دي نو ورکړي خو دوا اوس کاغه علم شوم کمال شوم چاله علم ورکړي چاله مال ورکړي ومما رزقناهم ومما اعطيناهم چې ما ورکړي دی لرا مال می ورکو رزق می ورکو عمر می ورکو وای یو منصب می ولا ورکو یو مقام می ولا مرتبه می ولا ورکو دا ټول الله ورکړي و مما رزقناهم بعض هغه چې ما له روزي کړی ينفقون نفقه کوي خرج کوي فلار الله کې هغه خرج کوي ښا نو چا د الله په لار کې مال خرج کو مال خرج کوي لګیا دي د خدای په لار کې او چا د الله په لار کې جان خرج کو شهیدانو شهیدان ورکړل جان ورکړو جان ګران دی د مال نه نو جان ورکړو چا اوقات ورکړو طالبان وخت ورکړو پیسه ورته خني وخت ورته خره عمر خپل ورکړو واته کاله لس کاله لګیای په علم کې علم کې علم کې ومما اعطيناهم بعد راغنه چې ما ول کړی اعتیناهم چې ما ول ورکو ينفقون نفقه کوي فلار د الله کې لګیای هغه د الله فلار کې هغه نفقه کوي نو څوک مالونه نفقه کوي څوک بدن نفقه کوي څوک سرونه ور کوي څوک مالونه ور کوي ښا دواړه کامیاب دي کمال ورکيوم کامیاب ده الله پلار که سر ورکيوم کامیاب ده الله پلار کې شهدا او سر ورکو اصحابانو قرباني ورکړه طالبانو قرباني ورکړه هلوی مقام لري لوی مقام لري ښا پای باندې ژوندې ژوندې ته ژوندې ته په نه پاخلي دا رڼا زمونږ د پاره رزق دی هوا دا زمونږ د پاره رزق دی دا سورې زمونږ د پاره رزق دی اوبو خورا سکا وغیرہ دا ټول زمونږ د پاره رزق دی ښا ومما رزقناهم باغ دا چې رزق ته وای ما ينتفع به الحي شرب واقف دا تعریف کړی دی هغه جامع تعریف کړی دا هوا لاله دي ټول سيزونه لاله نور لاله هوا لاله پرون ماته یو سړی ویلي نور نه خیشې خلک ډکوي دا څنګه دي ما و دا خو ښه دي وی ښه نور کې خو کمې نه راځي مې زموږ کې هم بیا کار مو کوو زموږ کې کوم کمې راځي دا ځمکه اسمان نور سو مې خو ستاد لپاره پیدا کړی دي وای شي دا خو ستاد لپاره پیدا کړی دي فائدتي واخله دا نور ډیره فائدہ ورکړي جسم د انسان ته یو ډوکی مضبوطیږي چې نور باندې ګرځي نو ومن ما رزقناهم اج مولا رزق رزق پیجند ما ينتفع به الحي دا دریم صفت ته والذین یؤمنون کسان چې ایمان راړي بما انزل الیک فاغه چې نازل شوی دی تا تا دای د عظمت د وجنه مخکې ذکر د قران د وجه د عظمت نه قران مخکې ذکر د طالبانو بما انزل الیک والذین یؤمنون هغه خان چې ایمان راړي بما انزل الیک فاغه چې نازل شوی دی تا تا قران پاک قران پاک تا ته نازل شوی دی د پیمان راړي ښا یؤمنون نو دا تا ته نازل شوی دی او د پیمان راړي نو د عظمت د وجنا قران مخکې ذکر شي وما انزل من قبلك ایمان راړي په هغه چې نازل شوی دی په خواصانا په خواني کتابونه دا په خواني کتابونه څومره صحیفه کې دي درې د پاسه سل کتابونه ټول منی ټول منی چې او الله تعالی نازل کړی دی وقتن په وقتن په انبیاء علیهم السلام د پاره د خلقو د فائدې د هدایت د رشد د نجات د پاره مونږ لري ومونږ من قبل پینزم اخیرت معنی دا پنج بنا شو طالبانو د قران دا پنج بنا د څه شو د قران پنج بنا نو پنج بنا د اسلام او پنج بنا د قران بشه یو دی ښا پنج بنا د اسلام پنج بنا د قران دا شی یو دی الفاظو کې لغون ته کې مخ کې رستو هغه یو شان راځي دا دې دا سیدا ته راځي نو دا پنج بنا د قران شو اوس دا پنځه صفات دا د متقی صفات دي ښا اوس متقی پیژنې یو سړی وي د متقی دی ته به وګورې دي صفات وتا چې دا پنځه واړه پاره کې وي نو او متقی دی او کدا پنځه واړه پکې نه وي د متقی نه دی د متقی نه دی خبره دویمه خبره تداوکم او دا پنځه صفات په انبیاء علیهم السلام کې یک نمبر یک نمبر اصحابو کې دریم نمبر تابعین کې دریم نمبر تب تابعین کې څلورم نمبر په نور کې پنځم نمبر په مونږه تاسو کې دی واتم نمبر مونږه واتو کې یو ښا ولی او دغه پنځه صفات په من کې هم دي دغه پنځه صفات په غي کې وو لیکن هغه کې وو په کمال سره او ممکن په ناقص طریقې سره منګه کې ناقص دي هغه کې په کمال سره وخا متقیان هغه او هغه متقیان وجعلنا للمتقین اماما ټول دا سوال کې چې الله ما مقتدی وګرځي د متقیانو وجعلنا مقتدینا ما مقتدی کې د پاره د متقیانو چې امامان دي ما دای په تیر روان ساتي دا د متقی او تاسو متقی او پیجند بس متقی در نه سوچ متقی څه ته وای بس دا آیات په یاد کې هم بالآخرة هم یوقنون وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې د یقین کې بالدار الاخرته او دار د اخرت هغه باندې د یقین کیخه انو هم یوقنون د یقین کې چې راځي به فلا شک شک نشته دی پراتلو د اخرت کې شک نشته دی پراتلو د اخرت کې اسوک شک هغه کافر دی چې شو شک یې نه مني هغه خود کافر دی نو دا اخیرت مرازی نو دا پنځه صفات د مؤمنانو شو دا پنځه صفات پتا کې دي دا صفات په سلف او صالحینو کې دي دا صفات پنځه په اصحابانو کې دي دا صفات پنځه په انبیاو کې دي په اعلی پیمانه سره امنګا تا کې دا دي لکه دیو کې تیخ لا شیلا غره مونته دغه بلیږي اله دی راکه مونږه هغه معمولی یو ذره حالت باندې دي ښا خدای دې مونږ کې قوي کی او خدای دې مونږه د متقیانو تابعدار وګرځي چې دا غي په لار روان نو بیا به سبوي سرنا راته ملاويږي ښا نو دا متقیانو دا د غشفه د متقیان تاسو پیژندل وي نو چې متقیان او پیژندل اوس د متقیانو نتیجه څه ده د متقیانو مرتبه څه ده د متقیانو عاقبت څه ده نو الله تعالی عاقبت ذکر کوي نتیجه ذکر کوي عاقبت ورته وایي نتیجه ورته وایي کمال ورته وایي کامیابی ورته وایي نجات ورته وایي تعبیر ورکولا چې کوم تعبیر ته ورکه دي کې څه تخصیص نشته دی ښا اولائک دا ګور اولائک یو وی اے طالبانو دا مزمرات موصولات اسماء اشارات دې کې دا کمال دی ښا دې کې دا کمال اوس یو یو ذکر کین وخت به لګی کنه یو وخت یو یو یو یو پیځواله ذکر کې ټول وخت به لګی اولائک کې اشاره کا دا مزمرات اسماء اشارات موصولات دي کې دا کمال اولائک موصوف په دي اوصاف خمسه حسنه سره دا په ورته کېږي چې ته په پوه شي موصوف په دي اوصاف خمسه حسنه د دې اوصاف خمسه حسنه دي علا هدن دي کې تنوین دي علا هدن کې علا هدن کاملا په هدایت کامله باندې دي ښا دای په هدایت کامله باندې دي نګورا انبیاء صدیقان شهدا راغی الی یومنا دای په هدایت کامله باندې دي ښا اوس دای ته چې دا هدایت ملاو شوی دی دا د عقل کار او سوال دلته دا دی چې دا هدایت په عقل ملاو شوی دی که په پیسو که په هنر الله وینا دا په عقل نه دی ملاو شوی په پیسو نه دی ملاو شوی قارون ته ملاو شو فرعون ته ملاو شو دای په هدایت باندې دي کامله اولائک علی هدن کاملا دی په هدایت کامله با من ربهم من په معنا د بیکا بفضل ربهم فضل به پکې مقدر کې ښا دی په هدایت معنی من ربهم اي بفضل ربهم په فضل درب دا موږ دلته په فضل درب راغلی یو ښا دا موږ راغلی په سبانه په فضل در رب راغلی من ربهم اي بفضل ربهم په فضل در رب دا د عقل کار نه چې ډیرو خياري نه غو قران ته ناسي چې ډیرو خياري او خياران غي چې غزان ته خيارو یې د قران نه خبر نه دي هي ودلی لکه خرو هي خبر نه دي دا خو الله تعالی ستاسو بخ مبدا مبارک کړی دی الله در سره خپل هغه فضل شامل حال کړی دی اولائک علی هدن کاملا د تمین د پاره د کمال دی دای په هدایت کامله باندې دی ښا اولائک موصوف دی اوصاف خمسه حسنه مستویون علی هدن کاملا من ربهم بفضل ربهم ففضل رب باندې دا په فضل د رب باندې دا د الله فضل کړی طالبانو فضل د الله دی او مونږه تاسو قران ته شکر د جمعات کې قران ته کې نور د قران کتل رحمت او ریدل رحمت د کول رحمت ته په دې کې نور خپه کیږي ډوډۍ لګا یا ډیره دا هیڅ خبره نه ده ته خو تا باندې دا څه فضل کړی دی دې ته وګوره ښا پرې نه ډوډۍ یا اوچا دا یا لوند ده من ربهم بفضل ربهم په فضل رب دا د عقل کار نه دی ښا عاقلان خو ډیر دي لولې عاقلان تیر شوی دي گمراه یزونه جوړي اټم بمونه جوړي گمراه گمراه تیر شوی دی وای که په عقل لار مونږ شوی به د فضله که په عقل لار مونږ شوی به د فضله چا بدوال نبی ابو علی سینا تا ابو علی سینا دا الله په خبرو ذات خبرې کړې دي ښا د الله په ذات کې خبرې کړې دي نو وی که په عقل لار مونږ شو به د فضله چا بدوال نوی ابو علی سینا څخه ابو علی سینا هونته کې خلک چې دین هغه گمراه تیر شوی دی ما تا په کې سيو دا خو په ما تا باندې الله انعام کړی دی چې دلته کې راجم کړی یو راوستي او قران ته کینول یو دا د الله تعالی فضل لخوا دا انعمت علیهم خلق دی دا انعام کرده شده خلق دی دی باندې الله انعام کړی دی چې دا پنځه صفات ول ورکړي دي نو متقی پنځه صفات او پیژندل یاد کړئ کلک یاد کړئ سره ما لها ما علیها خیات کړئ دلته صرف اقیم اقیم الصلاه ومما رزقنا متشریب مخکې درته کوي کا انو دا پنځه صفات درته بیان کړخه اولئک المفلحون پوری نو طالبانو دا متقیانو بیان شو پیسه ثالث د فاتحه کې درې فرقې مذکور دي ځکه دا درې واړه مرتبه بیانېږي په سورته بقر کې نه په بل سورته مکی کې نه په بل سورته مدنی کې منګل ته وې کنه نو هغه یو یو بیان شد متقیانو چې د متقیانو انعمت علیهم بیان شد انعمت علیهم دی په جندل او الته یې غیثره مرګ ته اوس مغضوب علیهم دی ورپسې دی مغضوب علیهم نو دا دا غي بیان دی دا دویمه فرقه ده مغضوب علیهم ان الذين كفروا دا بیان د مغضوب علیهم دی ان الذين كفروا په دې سره کسان چې کافران دي په دې کتاب باندې عناد کوي ولا يتركون العناد او عناد نه پرېګ دي خانه اکشان عناد کوي کافران عنادیان دي زدیان دي زدیان وي کافر ستوي زدی ته وي خپي جني چې الله رسول حق دي خپي جني ابو جال نه وي خلک پیژن چې حق بالکل ومنم دینه حق پیژني ا فائدہ خو نشته دی نو دا غي جواب داده چې نه بی فائدې نه دي بی فائدې نه دي دای په ایمان نراړي طالب الله اجر درکې تا خپل ذمہ فارغه کړه وثيابك فطهر والرجز فهجر تا خپل ذمہ فارغ کړه بیان دیو کو ورته او دای منی او کنه منی تاله فائدہ درکړه یو مبلغ دی هغه خپل حق ادا ک بلته مسله او رسوله اوس خوخه د خلکو ک عمل کوي او کنه کوي دغه خپل غاړه خلاف کړه خلکو ته مسله ښکارا کړه او د خلکو خو غلطه مني او کنه مني هغه تا ته ورسیدا ا دې دې له فائدہ وانه غستا تا خپل غاړه خلاصه کا رسول پاک تعالی وی بلغ ما انزل الیک ورسواغه چې ما نازل کړی تا ته وتل ما اوحي الیک من کتاب ربک ولو لا قران چې ما وحی کول شي تا ته نو رسول پاک ولست وی رسول خوش قسمت وبنه بدبخت پاتې شو بدبخت ازلی ابدی هغه پاتې شو هغه یو نه من دا ختم الله ختم الله اوس ختم پر مغضوب علیهم دي کنه نو مهر والے د غضب دا ختم د غضب دی اذ دا ختم الله لکه مهر والد الله تعالی على قلوبهم پزرون دی باندې فلا يصدقون ولا يستدلون عن انفسهم نو تصدیق نه استدلال د خپل نفس نه عقلي چې خپل ځان ته وګوري چې زه چا پیدا کړم ما زما تربیت چا او کده چا لوي کړم څنګه یې لوي کړم دې ته نه ګوري خانه نو ختم الله على قلوبهم مور والي الله تعالی په زړه دی باندې وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قلوبهم جمع راړه على ابصارهم جمع راړه او سمعهم دای مفرد راړه ته مفرد راړ ذکر سمع یو سره تعلق لري چې اغا اواز اوریدل دي دا ری غاړي نه اوري یو څه سره تعلق لري نو سمع فرد او بعد وینا وعلى مواضع سمعهم عبارات حذف نه مضاف دي وعلى مواضع سمعهم په ځایونو د غوګونو دی باندې په قلوب ولا مهر لګو مهر ولا ولا په زړه وعلى مواضع سمع او په ځایونو دو وګونو دی وعلى ابصارهم غشاوه او په سترګو دی باندې پرده د غضب ده فلا يبصرون كمال المستدل نو کمال نیوی دی نیوی نی کمال د مستدل المبلغ حسنا د عناد د وجنه او بل غاړې ته په مور ولګو بل غاړې ته په مور ولګو په غوګونو باندې ولا مور ولګو په او په سترګو باندې ولا مور ولګو په زړونو باندې ولا مهر ولګو او امر ورته ایمان کوي دا خو بالکل مجبوري محض دي مجبور محض شو خپل عذابي نولي عذابي سوال دار عذابي ولي زغي جواب کوي ذکي عذابي چې دې د وعده تعالی نظر نه انکار وکړ قالو الست بربکم قالو بلا انت ربنا دی دا وعدینا نقض دا وعدی وکړه ذکر الله عذابی دا عذاب دا وجدقه دی نقض دا وعدی وکړه الله عذابی یو او دویم دا دی چې الله چاته زیاته نه کوي ان الله لا یظلم الناس سوال دا غي دفع شو چې کوم خلک سوال کوي چې عذابي ولي دا غي جواب دا ده دا جواب منګه کو دا جواب ده لا يؤمنون لا يصدقون دي تصديق نه کوي نو چې تصديق نه کوي ولعدم تصديقهم اذ ای نه جبرو دا جبر نه دی څه دی معنی جباریت معنا د جباریت دا الله قهر کې راغله دی غوسه کې راغله دی الله قهر کې راغله دی غوسه کې راغله دی نو چې الله قهر کې راشي غوسه کې راشي بیا به تاسو کې معنی جباریت را زاریت معنا د جباریت زاری دا زاری کوا الله تا یا الله مجرم یم یا الله ګناګار یم یا الله رحم را باندې وکي کله بچ رسول پاک غوسه ش حدیث کې ناراضي بخاری شریف حدیث رسول پاک غوسه ش اصحابان ته سوال کوي هغه کار سوالونه کول یو یې زما پلار څوک دی بل به زما اوخ کم ځای دی رسول پاک غوسه ش په منبر باندې چې لو کان موسی حیا ما وسعه الا اتباعي چې موسی عليه السلام ژوند دی هغه هم زما تابعدارو چې موسی عليه السلام ژوند دی هغه هم زما تابع تاسو د قران په مخ کې د تورات پاڼې څنګه وایي نو قهر علاج څه دی زاری دا معنی جباریت را زاریت معنا د جباریت زاری دا مولانا رومي دا جواب کړ موږ استاد جوابوم صحیح دی خو زمونږ دا جواب واور دا اعلا دی دا جواب صحیح دی زمونږ دا اعلا دی لا یؤمنون لا یصدقون دی تصدیق نه کوي ولعدم تصدیقهم اذ ختم الله على قلوبهم نو وجه د عدم د تصدیق نه چې تصدیق نه کوي په علم د الله کې نو الله په مهر د جباریت له وکي زي تا تریم مې د لذایک خسرت دنیا او الاخره نو مهر د جباریت په ولګو خیال تم راغې کنه وخت دا دی چې ودونته چې ویخې په دې جواب ځان پویوي ښا دا دې تاسو ته نه ویلایي کی ځان ویخ ساتي بدا یو پلا اولا انعمت عليهم بيان ش طالبانو وما هم بمؤمنين ولهم عذاب عظيم پوری بیان د چاو شو د مغضوب عليهم بس مغضوب عليهم کې بیان لاندو دای ته کوای ک نه وای د ایمان نه راړي دا زديان دي دا مغضوب عليهم دي وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت دا دی باندې الله قهر او غضب شوی دی دای کله ایمان راړي نو هغه ورته وي ود انعمت عليهم بيان شو مغضوب عليهم بيان شو نو دوالين بيانې دوالين پاتې دي کنه نو دوالین بیانې دا د دوالینو بیان دی ښا ودلته کې کفر طالبانو تفسیر لیکي کفر په سلور قسمه دی ښا الكفر اربعه اقسام احدها انکاری یو انکار کوي دا بالکل انو وهو بالقلب واللسان پزړو او په جبه دواړو نو په دې کې الله وی انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کته ورته وای یری دی او کنه یری دی ایمان راړي دا یاد ته دی په ثانیه دویم جحودیون منکر کیږي جحد انکار کوي وهو ان یکفر باللسان چې کافر کیږي په جبه باندې دون القلب به د زړه په جبه کافر کیږي او په زړه باندې منی لکه ابلیس ومن معه دا غات با دا غات با چې نور دي هغه منی دا دا کیخه منی هغه منی قال تعالی لك علي کتاب باندې چې دا زما پلار دی کله چا پلار دی نو ابا ایومنوي ابناءه به وي ځکه پلار ته د دوی پته وي پلار ته د دوی پته وي يعرفونه پیجنې دی دا رسول پاک کما يعرفون ابناءهم لکه چې پیجنې پلار زامن خپل خاط دی دا چې دا رسول پاک پیجنې او بل دریم عنادی دی وهو چې منکر شي په عمل سره بالمامور به پوه شوي او په زړه سره او په جبه سره کابیلهم وهو ان ينكر بالقلب چې دې منکری په زړه سره لا باللسان نه په جبه سره نه په جبه سره لکه دا خلق هغه کې دا په جبه منکر دي دا منکر دي په سره بالقلب لا باللسان په جبه مني هغه څوک دي ومن الناس دا دي دا دا تشریح ده ومن الناس ایمان راوړی مونږ بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې مونږ ایمان راوړی په الله او پر ورځ د اخرت وما هم بمؤمنین او نی دی ایمان راوړل کی بهما په دواړو باندې بهما په دواړو باندې فل باطن دی دروغ وایخه نو څنګه ومن الناس بعد دي يهوديان د دوالينونه نو دا منافقان شو او دوالين شو يقول آمنا آمنا يولوي لحفظ الدماء والاموال د پاره د حفظ د ویني چې موږ ته سونه وای او مالونه زمونږه محفوظي په دروغ وای وبال يوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې مونږ ایمان راوړل دي آمنا بالله وباليوم الاخر الله پرد کوي وما هم بمؤمنين بهما فی الباطن په باطن کې زکا ولې الله په دې باندې رد وکړو چې ما هم بمؤمنین نه دې ایمان راوړل کی زکه ایمان انقیاد باطینی ته وای ایمان انقیاد باطینی ته وای په باطن کې دی نه دی راوړی نه تسلیمای نه مني په باطن کې نه مني نو ځکه په الله رد کوي وما هم مؤمنين بهما په دې دواړو باندې نه آمنا په الله او نه آخرت مني بهما فی الباطن په باطن کې نو الله په رد وک الله په هر عالم نه کنه نو دې په پټو درونو عالم ده کنه نو چې عالم دی نو الله وې دې مؤمنان نه دي ښا دا په دروغ باندې وای نو دروغ وای دا دروغ سلوي دا دروغ ولې وي نو دا اغي الله وجوي دا دروغ دی د صد پاره وي د خپل ځان او د مال د حفاظت لپاره يخادعون الله يخادعون الله تګي کوي د الله سره نو الله سره غټګي نه کیږي طالبانو ولی الله علیم بذات الصدور دی الله پارس عالم دی نو الله سره څنګه ټکی کیږي نو بیزاوی وای عبارت حذف د مضاف دی یخادعون رسول الله تګی کې دی نبی الله د رسول الله الله سره د نبی د الله سره ټګي الله سره خو ټګي نه کیږي خانه او فارس عالم دی پیغمبر سره ټګي کول شي پیغمبر ته يهوديانو په هغه بيزه کې زاره چولیو کنه بيزه له پخلو خیبر کې زهر په کې چولی ور پیغمبر سره ټګي کیږي خو الله سره ټګي کیږي نشي نو یخادعون نبی الله یخادعون رسول الله ذکر د الله تبرکا بذاوی ذکر د الله تبرکا مراتنا رسول الله چې ټګي کیږي د رسول دا دا یخادعون خدا باب مفاعله نو وېدا د دواړو غاړو نه راځي باب مفاعله څوم ټګي کې نو زبم در سره ټګي کو د دواړو غاړو نه راځي نو موږ به درته وو چې نه دا باب مفاعله دا باب مفاعله دا خدا باب مفعل ده خو زبرت یو مثال وام د یو غاړې نه برازي د دواړو نه نشی راتله د ټګي کوي پیغمبر ټګي نه کوي سوال دا دی کنه دا د دواړو غاړو نه راځي نو پیغمبر ور سره ټګي کوي سوال دا دی نو مو وو دا زبرت مثال وام يخادعون الله وال يحادعون الله دې ټګي کوي د نبی د الله سره خو نبی د الله خدای سره ټګي نه کوي نو د دې مثال شرط دی نو د دې مثال دا دی دا باب مفاعله دی دی یو جهت نه راغلی دی وشوي لکه عاقبت اللص ما عقاب ورکو غله غل میونی سومي وهو عاقبت اللص عقاب می ورک غلا نو غل خو مال عقاب نه را کړی کنه خو ما ولا ورک باب مفاعله دی یو غاړه نه راغی دای ټګي کوي پیغمبر وسره ټګي نه کوي خبره باندې پوه شوي دای ټګي کوي او پیغمبر د ټګای نه پاک دی منزه دی لکه دای مثال له عاقبت اللسرة ما عقاب ورک غلا نو غل خو مال عقاب نه راکړي ما لخت را واغسته غل می وه او خو زنیم والي نو باب مفاعله دې د یو غاړه نه به توخم چې دا راغله دې تاسو کوی شي په مطلبي یخادعون الله تګي کې دې د نبی د الله تعالی سره د رسول د الله سره والذین آکسان سره آمنو چې ایمان راوړې وما يخدعون احدا مستثنا منو کې دا ورته فما يخدعون احدا تګی نه کې دی یو تن سره الا انفسهم مگر ځانونو خپل سره تا خپل ځان سره تګی دا اوس یو سره راشي ته ورته وای کینه ډوډۍ خورا غو نه نه زموړ یو اخوږي ځان سره تګی وکړه کنه ځان یوګه پاتې کړه وما يخدعون احدا ټګي نه کوي د یو تن سره الا انفسهم مگر نفسونه خپل سره وما يشعرون بخداعهم لانفسهم ان پیجنی نه پويږي د پټګای خپل سره چې دا زمون نفس سره ټګي ده بخداعهم لانفسهم دا ټګي زمون نفس سره ده ځان سره ټګي ده دور نه پويږي چې موږ ځان سره ټګي کوخه وما يه وما يشعرون دی نه پويږي بخداعهم لانفسهم چې ټګي کو د ځان سره نو الله تعالی وای دومره قمقل دي پوښوي چې ټګي کوي او پټګي خپل نه پويږي چې ځان هلاکو ځان تبا کوم پیغمبر ته دروغ وام په دروغ ورته امنا وام په دروغ ورته او بالیوم الاخر و نو ځا خو ځان تبا کول دي کنه نو دور نه کوي نو الله ته شعور لرکي الا انفسهم مگر نه وما يشعرون دکی شعور نشته طالبان وما يشعرون دکی شعور نشته به خدایم لانفسهم طالبان عقل درې قسمه یو ذوی العقول دي دا درې ډلې دي ملائکی بنی ادم پیریا ذوی العقول دا درې فرقې دي ښا بنی ادم پیریان ملائکی او دا نور مخلوق دی دا غیر ذوی العقول دی کې عقل نشته دی دی کې عقل نشته دی لکه دا حیوانات غیان خره ګډي بي دي دای کې عقل نشته دی و ما يشعرون دای کې شعور نشته دی نو ګوره تاسو ته یو خبره کوم کافر نه الله تعالی دی غیانو کې ګړو بيزو کې میخو کې اس کې سپی کې دای کې عقل نشته دی حیواناتو کې عقل نشته کنه تا خو ټول بی عقل دي نو چې عقل پکې نشته نو الله ته عقل سلب کو چې عقل ته نه سلب کو نو دای کې شعور شته دی شعور په دې حیواناتو کې شته دی په شعور باندې دی د ګرمۍ نه تختی د اور نه تختی د اوبو نه تختی ځان بچکی په شعور سره غره ښا شعور نه پکې نو نور ته نو دري اوبر رواني نه دی تختی تنه وای چې ما ونسی على هذا القياس صرف شعور باندې الله تعالی د کافرنا شعور مسلب کو هغه ته نم سلب ک سلب رايخ کتنه چې دای کی شعور قدر نشته دا د غیانو نه لاندې دي ګور کافر د غیانو نه لاندې کخه خیال ته مراغله وما يشعرون دای د زناورو نه لاندې کړ ولې د زناورو نه لاندې کړ کافر د زناورو نه لاندې دی په کا زناور کې شعور شته په شعور ځان بچ کی او دای کې شعور قدر نشته دی قربان د الله نه اولایک کل انعام بل هم ادول اغته لار شخه دغه خدغه دا بل هم ادول ولي وي چې زناور نه لاندې دي کافر د زناور نه لاندې کو د خر نه لاندې کو د خر نه د سپینه لاندې کو د دې لاندې دلیل څه دی چې بل هم ازول بلکې د زناور نه لاندې دی نو زناور سپې ده کنه خر ده کنه نو ولې د زناور نه لاندې کو د دې څه دلیل له طالبانو او وجه څه ده وجدا دا دغه زناور دا خر دی دا سپی دی ګیدړ دی دی د الله تسبیح وای دی د الله تسبیح وای ان من شيء الا يسبح بحمده آیات ته او دا کافر د تسبیح قائل نه دی نو دې د خر نه د کلام کې وجه دا لغه وجه یو پیجنې ګوره ښا اسنه چې تاسو وایي چې بلهم ادول څو درته وایي چې د بلهم ادول معنا څه ده چې د زناور نه ملان دي کو څنګه ملان دي کو د زناور نه لاندې کو مرتبه ما نه لري دی وایا وای راشه چې درته وخې ځکه د زناور نه لاندې کو دا زناور د الله تسبیح وایي او دا کافر د الله تسبیح نه وای د ذکر د زناور نه لاندې کو په وجه پوه شوي یا ساتي ښا نو دا یشعرون شعور ته نو باسه طالبانو عقل خدر کنار خبره ده شعور پکې نشته دی و څنګه شعور پکې نشته دی چې ته په پوه شي نو په دې باندې سلور دلایل درته وایي ښا چې ما یې شعورون باندې سلور دلایل درته وایي چې ته په پوه شي هغه یو دلیل دال طالبانو ځکه دا د اذ دی ښا دلته به اذ کې دی ورته اذ فی قلوبهم مرض اذ دی وجنه فی قلوبهم په دای کې مرض مرض د شک دی مرض مرض د شک د کذب دی ښا مرض د شک دی او د کذب دی مرض کوم دی د شک زړه په ورونه دی کې مرض دی او د زړه مرض ناکاري د زړه مرض ناکاري یا مریض القلب نو فضا ده او تفرید ده دا فضا ده نو پس دیاتی کې دی لره الله مره او کشاف وای نه دا فی تفریعیه نه ده دا فی جزائیه ده فضا ده کې دا فی جزائیه ده دا فی جزائیه ده شرط محذوف ده شرط محذوفه ولا راو باسه شر محذوفه سره ولما لم يعالجوا بشفاء القران هر کله چې دې دوايي نکړه په دوايي د قران قران دوايي ده کنه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه دې کې دوايي ده بالکل دوايي ده یقینا دوايي ده وای پاغه آداب او طریقې سره وای الله به علاج نو ولما دا فی تفریعیه نه دا فی جزائیه ده ما شرط محذوف دی شرط محذوفه راو باته ولما لم يعالجوا بشفاء القرآن هر کله چې دی دوايي نکړه په دوايي د قران سره نو فزادهم الله نو مرض وا نو زیاتی کې دی لاره الله تعالی مرض مرض الله زیاتی دوايي شته یو سړی مریض دی ادوایی پرته ده او دا مریض دا غ مرض دوایی نخوري دې قمقل لکنه دای ما یشعرون دلیل شقا علاج راغله دی او دای نه کوي قران علاج دی دوایی ده او راغله ده او دای نه کوي نو ما یشعرون شکنه ما یشعرون شخه دمر ما يشعرون شو في قلوب مرض دی تکذیب کوي تصدیق نه کوي تکذیب کوي او دروغ وایي په قول آمنا په قول آمنا کې دروغ جن دي نو دای د ما يشعرون یو دلیل ش طالبانو په نور ما يشعرون دي دینا جوړه بیماران دي علاج راغله ده ادي علاج نه کوي نو ما يشعرون نه دي شعور تنا سالب دویم دلیل په ترک د شرایعو دا احکام دا دې کې فرق مراولي ترک د شرایع مو قالوا وإذا منافقان دا دوالين ان انما نحن مصلحون په دې ځل موږ خو اصلاح کوونکیو موږ فساد نه کوو موږ اصلاح کوو موږ اصلاح کوو ګور فساد ته اصلاح وي دمر ما يشعرون دي دا دویم دلیل لما يشعرون شه چې فساد ته اصلاح وي قمقل له او دا رد یو سره وي دا شپه نو قمقل له کنه چې فساد ته اصلاح وي قمقل له کنه دا قالوا ولي انما نحن مصلحون فاذا موږ اصلاح کوون کیو موږ فساد نکو الله تعالی په رد کوي الا خبردار نو څوک به دا جواب کوي قمق لیکنه شعور پکې نشته لري شعور کې نه سلب په طالبان شعور ته نو باسه ولكن لا يشعرون من مرض قلوبهم لیکن دې نه پوي په مرض د زړونو باندې لکه مرض دی وای د نیم نه جوړه دا دویم دلیل لما يشعرون شخه او دریم دلیل لما يشعرون چې شعور قدر پکې نشته ده دا نور ته تکي شعور قدر پکې نشته دي دریم دلیل دا دی و اذا قيل لهم با وقت چې ویل شي دیت هاذا دا خبره دا مخکي امنو ایمان راړی امنو ایمان راړی ایمان د صادقانو پشان ایمان دا ایمان راړی لکه اصحابانو چې ایمان راوړل دي امنو ایمان راړي په شان دي ایمان د اصحابو دا څه کلک شي کما امن الناس لکه چې ایمان راوړي اصحابانو اصحابانو په شان مؤمنان تاسو خدا وای دلته یو وای الته بل وای قالوا ویلی انؤمنو ای مونږ ایمان راړو کما امن الصفا لکه چې ایمان راړو الصفا کې الف لام عادی دي دغه قمقلو اصحابان د دنیا عاقلان دي دی ورته قمقل وای لکه چې ایمان راوړي دغه قمقلو الته کیمو الف لام عادي دلته مثل الف لام عادي دا اصحابانو ته قمقل وای خانه دومره ما یشعرون دي اصحابانو ته قمقل وای تا خو قمقل دي ځوان تباک ژوند تباک اس مذوبانه پوه نشو بدناسي او قران یادې حدیث یادې د دنیا نه خبر نشو عيش او عشرت یې ونک دومره کم کوي واذا قيل لهم امنوا ایمان لري کما امن الناس لکه چې ایمان اصحابانو الناس الف لام عادي اصحابانو قالوا لي ان اؤمن ايمن ايمان راو كما امن الصفا لك شي ايمان راو دغه تمقل اصحابان هو مقل دي ځوان تباک ټول عمر دلته ناته مسجد نبوي کې ځان تباک دا يهود دا منافقان دای خما کړنی یو دې تی درې واړه کخا بیان دی یو دې دا نور خلاص شینکار ور ما درته ویلی الا خبردار انه مصطفی هم دای خما کړلی ښا نو کافر د دنیا خما کړل ګوره ښا دا یا ساته یو خيار ورته نه وای او خيار لپاره میتوب کې او خيار دی په کفر کې او خيار دی په ټګای کې او خيار دی د مسلمانان په تباہی کې او خيار دی په سکی د مسلمانانو په هلاکت بس دې کې عقل کار کوي چې څنګه مسلمان هلاکي ولكن لا يعلمون لتركهم التأمل د وجه ترک د دین سوچ دی سوچ نه کوي ښا دی دومره قمقلی الله تعالی دا ذکر قمقلی ښا چې الله تعالی د دین سوچ فکر استره بس په یو غاړه جوتی کړی دی تشت دنیا د دنیا دنیا چې دا بسنګه او دنیا کې امن راولي خپل وطن کې امن نشته دی بلکې امن راولي خپل وطن کې امن نشته دی فساد دی فساد دی فساد تنگ شتی نه خودکشای کوي کافران خپل وطن کې امن راولي د مسلمان صرف د دین د قران د اسلام ا د طالب دشمن دی ښا ودا ځای دشمنی نور کافرو کې ته نشته دی نور خره دي خره د خرونو بلاندې دي ښا قران په دفع لګي وي ته نه وای زنوم الله پیغمبر وای ښا نو چې الله خبر من اصدق من الله قيلا څوک صادق دی الله نه په خبره کې چې الله ورته خره وای ته ورته خر نه وای چې الله ورته وای دا زناور لاندې ته ورته نه وای لترکهم تعمل لسفاهتهم د وجه سفاهت دینا دا دریم دلیل له پما یشعرون باندې شعور ته نسلب کو دی قمقل او خیا د دنیا عاقلان او اصحابان دی دایات ساتي په دنیا کې عاقلان کې او اصحابان دي ښا ادي اغه ته قمقل وای نو دی قمقل لیکنه لیونی همیشه ځان ته روغ وي بل ته لیونی وي دا پاګلان دي د نورو ته لیونی وي وای دا مسلمانان لیونی دي لیونی وي ځان وایدني هغه ځان وایدني خو حالت جنت ویني کم بخته اته خو دوزخ ویني ته ځکه ځان نه وایدني ا مسلمان خو جنت ویني ها خو جنت ویني بالکل یقین دی ایمان دی چې زم بزر نه غزکا ځان وایي ولكن لا يعلمون لیکن دین پوي دای بل دلیل لخوا درې دای سلورم پما يشعرون باندې واذا لقوا الذين فوقت جو ملاقي شي دي سرا کسان لقو چې ملاقي شو دي سره یو ځای شي کسان امنو چې ایمان راوړې مؤمنان سره لار کوسکه مسجد نبوي نه بهر وغيرها قالو دی ورته وای آمنا منګه ایمان راوړل آمنا منګه ایمان راوړل جمله فعلیه بلا تاکید ورته وای ښا آمنا منګه ایمان راوړل دا ولې دا جمله ورته وای وی دا مؤمنان قمقل په لنډه خبره دوک کی په لنډه خبره دوک کی پس ته توایا آمنا چې امنا دی ورته وي بس دی بیا لیونی دی وی راځه راځه کینا ته زمون ورورې چې تا ایمان راوړل نه نه شاید له درکې ډوړې درکې بیا ورته وای امنا دومره کم قلیل دنیا او خياران اصحابانو ته لند خبره کوي ته کې اوسړي نه ځان خلاصې ته ورته دا وبشي وبشي دا وبشي دا ځان خلاصول دي ښا ويوبشي واذا لقوا الذين پاچ ملاقات شي دا کسان سره چې ایمان راوړل خارج ته مست نبینا قالوا الي آمنا منګه ایمان راوړې دي دا جمله فعلیه بلا تاکید ورته استعمال کړه دا ولوی آمنا لحفظ الدماء والاموال اذا من مالنا منګه په امن واذا خلو خلو چې یوازې شي خلو چې لاړ شي خلو خالی شي یوازې شي مزو من المؤمنین مزو چې لاړ شي د مؤمنانو نه دا خلو فی المکان او الزمان دواړو کې راځي ښا خلو فی الزمان او مکان خالی شي یوازې شي په مکان او په زمان کې دواړو کې راځي الا شیاطینهم هغه خپل شیطانانو مشرانو سره هغه خپل شیطانانو مشرانو سره یوازې شي نو هغه مشران ورته وی الکو تاسو خو موږ مسلمانانو سره لیدلی وی او ناس وی هغه سره آمناوي دا څنګه چللې ولې څه چللې خو خو تاسو مرګریو نو الته کې تاسو شو کوئی قال شیاطین مالکم تظهرون الايمان للمؤمنین سدی تاسو ظاهرو ایمان مؤمنانو ته نو فیقولون هو دی انما انما نحن مستاذئون مو غوړی سره ټوکی کوون کیو نو خو مسلمانانو سره ټوکی کوو مونږ مونږ د خیر خې ګړې کار کوو مو خو مسلمانانو سره ټوګي کوو ګوره دور آرامیان دي دا خیر خېګړه ورته باندې کړی دا په کلی کور کې په علاقه کې په وطن کې دا انجیوګان چې دا کارونه کوي دا ستاسو خیر د پاره لګیا دي خدای شته د خیر د پاره لګیا دي په دې درنه حیا غیرت ایمان دین خزه بهر کړي ټولې بهر کړي هغه دغه تختیر او باسی څه سوي بیا دا دې د پاره لګیا دي ښا په تا نه خپګي په مسلمان یو پر په مسلمان ګولای وري مسلمان وای دی په کابل کې ادي په لپتا خپکیږي په تا باندې خپګي زه تر دا من دي دا یا تاسو خو مسلمانان کمق نه وي دوی خو د کافر پټګي نه کوي کنه الله دې په پوهه کې نه نه ذو کافر په ټګي ولا پوهه چې قران او حديث وایي چې قران حديث نه ویل ته د کافر په ټګي څه پوهيږي شو تر مرغه چې تلا د کافر صفت کې نو دوی وی الک التولی تلی نو دوی ورته وی الله وی خا مستهزئون وی کنه استهزاء وی الله وی خا مؤمنانو سره ټوکی کوي اصحابانو سره ټوکی کوي مؤمنان درته صادق کاریږي الله یستهزئ بهم الله تعالی به تعام تفاتیر وی الله به جزاء د ټوکو ورکړي دی لره الله به جزاء د ټوکو ورکړي دی ټوکی چا سره نه دی په کارخه ټوکی ناجایز دي طالبانو خوش طبيعتي جایز ده خوش طبيعتي جایز ده خوش طبيعتي څه ته وایي چې شریعت کې دن نه رسول پاک په आवाज وکړ یا صاحب الاذنین او صاحب د دوه غوګونو نو دوه غوګونو خدار شي کنه نو خوش طبيعتي به کوله یو اصحابي سره و صاحب د اذنین خوش یو بوډا خضر راغله رسول پاک ته وی بډای وړیرا دې دواو کچ ما خدای جنت ته بوزي رسول پاک ورته وی دا جنت ته بډایګان نه دي ها خپشوا رسول پاک ورته وی خدای دې وبخا په صفت د بډاوالي باندې ته به دی جنت ته په صفت ته ځوانه اوس ته ذاتي او کال یو تعالی ګنډېره درکړ جنت کې ته بس کې سره کې ورته لکه بیا ته وایي په صفت ته ځوانه به جنت ته دی کنه نو داسې خوش طبيعتي جایز ده هغه باندې سحرج نه را دي ښا نو الله يستهزئ بهم الله بجزاد ټوکو ور کې دی لره جزاد ټوکو ټول تفاسیر دا معنا کوي التفسیر الرحمن وینا تفسیر الرحمن ځان للی جاوي هغه وی الله به ټوکیو کې د دې سره څنګه به ټوکیو کې د دې سره د دوزخ ته لار شي ټول نو چې د دوزخ ته لار شي نو الته به دروازه کلاو کې د دوزخ د دوزخ دروازه به کلاو کې چې کلاو کې نو دای بر اخلاص راشي وي دروازه کولاو شوې د دوهي وهي وهي سو کاله به دوهي اته لږ ځای خو نه دی سو کاله به دوهي وهي وهي وهي وهي چې الته نږدې شي نو صد عليهم بند بکړې شي غ دروازه نو الته به راکیر دي چرته راتلې وي نو جوړ بیا به واپس را ولې را ارسو کاله کې چې را رسول دا ټوکی به سره کوي ولي دای بچرال المؤمنانو ته آمنا د ایمان دروازه به کلاو کړه او چې د مؤمنانو له به اپ لړلو انما نحن مستاذئون مو غوړی سره ټوکی کوونکیو نو تفسیر وای حقیقتا ټوکی به سره کوي په دې طریقه باندې دا خجالت ته کافرو په دوزخ کې کنه چې دا ټوکی ور سره کوي ښا نو یا جزاء د ټوکو به ورکې دی لره یا حقیقتا ټوکی به ورکې دی سره ولذالک یمدهم یمدهم یمهلهم یو معنا دا مهلت ورکي یمدهم راکاږي دی لره په زور راکاږي دی نه دی په زور راکاږي یمهلهم یمدهم امهلت ورکي دی لره یا راکاږي دی لره په طغیانهم په سر کې شعر دی کې يعمهون سرنيګون سرکت روان دي مع كثرة الدلائل على ترك الاستهزاء سره د کثرت دلائل نه په ترک ته استهزاء چې ټوکی مکوي مؤمنانو سره ولې تاسو ټوکی کوي او تاسو بیا مغه استهزاء کوي ټوکی کوي اولئک الذين نتیجه وی طالبان اولئک موسو په دې اوصاف خبيثه التخ اولئک اوصاف خمطعه نو دلته کې اوصاف خبيثه اولئک موسو په دې اوصاف خبيثه سره سوق دی دا اولئک الذين اشتروا الضلاله دا کسان چې هغه سره دی دلالت اشتروا استبدلوا بدل کړي دي دلالت نفاق دی دلالت واغس په بدل د هدایت لثانی څنګه هدایت وا نو دی اصحابانو ته وی آمنا آمنا ورته وی نو یې پری خود وی زې یې ګرځي او په هدایت په بدل د هدایت لثانی فما ربحت تجارتهم نو نفع نه کړې سوداګری د دی تجارت سوداګری ته وای نفع نه کړې سوداګری د دی وما كانوا مهتدين او نه دې لار مندون کې بذالک الايمان الظاهري په دې ایمان ظاهري سره څنګه ندی ځای کې یو خارج کې یو مثال لرتوام د بیع سو افراد دي سلور افراد دي د بیع ښا د بیع افراد سو دي سلور یو بای یو مشتری یو مبيعه او بل ثمن دا تاسو ته معلوم دي نو دلته کې دا ظاهر کې درته ده کوم چې تاسو پوه شئ تاسو د پوی لپاره اشتروا الدلالته واغست دی دلالت نو دی څخه خو دلالت وو نو د چانه واغستو د چانه واغستو خپل دوالین دي نو واغست د چانه دلته کې سړی بند شي چې واغست دولا د چانه واغستو نو واغست د دلالت د چانه نو دی اغستون کې شو اصحابان ورکون کې شو اصحابان ول دلالت ورک څنګه ول ورک دی راغله پیجی آمنا بالله وبالیوم الاخر من ایمان راړې په الله پر ورځ د آخرت هغه وی را دی زمونږ رونه نو واغسته دی طول د دلالت طول مبيعه ده مبيعه څه دی اشتروا واغس دی طول الدلالته طول د دلالت او دلالت نه پاتې کېده ولې فتح د مکی شو سر قلم کیږي وهل شي قانا دب ور کوي نو دې څه چلو کو مسجد نبوي ته برال آمنا بالله وباليوم الاخر لا اله الا الله چغي به شروع کړی په بدل د هدایت لسانی کې چې آمنا دی دې په خلیق کارا کنا آمنا د دې په بدل کې طول ورته پاتې شو وګدواله ورته پاتې شو ولې سره قلم کیږي مکه دا او فتح د مکی وشو او دې سر قلم کیږي نو دی وی راشي چلو کوي نو رال الناس حبان تبوی لا اله الا الله آمنا بالله منګه ایمان راوړې په الله باندې وبالیوم الاخر او اخرت باندې ایمان راوړې نو اشتر ودلالتا واغس دی طول الدلالت دلته به طول کې دی ښا طول د دلالت واغس بالهدى په بدل د هدایت لسانی په بدل د هدایت د جبه لسانی جبه په جبه صرف وی آمنا ان نو دی طول د دلالت واغس د اصحابانو نه پس سره بالهدى په بدل د هدایت لسانی چې آمنا او شوي په هدایت ورته مخکې ککنه چې ما خو جی ایمان راوړل دي بالهدى په بدل د هدایت لسانی چې آمنا نو آمنا ورته مخکې کو نو غوي زی ګرځي په بدل د هدایت لسانی نو پری خودل نو اشترو واغست دی منا دوالینو اشترو واغست د اصحابانو نه ته طول الضلالته طول د ضلالت بالهدى په بدل د هدایت لسانی په بدل د هدایت تجبی آمنا هغه واغست نو افراد برابر شو کنه دا افراد د بیع برابر شو بهر تاسو بهر جوړوي دلته لګوي ښا چې تاسو به پويږي دغه اصحابان ورکون کې شو ادي اغستون کې شو مبيعه خشوا دا طول د دلالت دای مبيعه شو او لا بنه دا هدایت لسانی دای سمن شو دا هدایت لسانی دای سمن شو نو افراد د بیع سلور برابر شو ښا دا خیال ته یي یو تجارت یو ک الله تعالی وای تا خو یو ګټ ځان دې یو فائدہ او ځان دې بچ ک فما ربحت تجارتهم نفن لکړي سوداګری دې دی قاضیان د زمانه گمراه شو قاضي صاحب لاړ وی غواړه وی ټول مالو چې خوړل قضات الدهر قد دلوا فقد بانت خسارتهم تاوان واغذیان شو فباعوا الدين بالدنيا خرڅ ک دین په دنیا فما ربحت تجارتهم نفن لکر سوداګری دي دین خرڅ ک په دنیا باندې فما ربحت تجارتهم نو نه فند کړي سوداګری دي وما كانوا مهتدين دي لار مندن کې بذلك الايمان الظاهري په دې ایمان ظاهري سره د ایمان لار مندون کې نه دي دلته یو قاعده ده کوي زکه دا طالب ای طالب دا خبره چې ایمان په درې قسمه دي زکړه دا خبره ای طالبہ چې ایمان په درې قسمه دي یو ایمان د متقی دی یو ایمان د ګناګار دی ګناګار یو ایمان د منافق دی درې قسمه شکه نه او پیجند ایمان د متقی فائدہ کوي نجات د دخول جهنم متقی بارو جهنم ته نه داخلي ایمان د عاصی ګناګار فائدہ کوي نجات فائدہ کوي نجات دنیوي فقط نه نجات اخروی ایمان د منافق څه فائدہ کوي نجات دنیوي نه نجات اخروی بس دا یاد سات دا ایمان وما كانوا مهتدين بذلك الايمان الظاهري تدلت وتذاكي ذکر مثلهم اس مثال ویخا مثلهم مثال وي دا مثال وي مخکې دا فرقه تیر شو کنه دوالی نو دې مثال وي د دوالی نو پدا مثلهم مثال لدی کمثل الذي په مثال لاغه سری دی کمثل الذي په مثال لاغه سری دی استوقد نارا چې بلکې اور لا بمعنى اوقد نارا اور کو بل بلکې اور ما حوله چاپیر د دې الذين دا ما حوله کې ضمیر هو د الذين تراجه دي چاپیر د دې سړینا لکه تاور بلکې بيدی دی بلکه دې ټول ته فائدہ ورته کنه نو ټول ته فائدہ ورته نو چې څومره پکاري نو وی بيدی بلکې اور بلکې لیټو لګوي نو بیا ویو د کیګو الکه مړی کوي مړی کا نو بیلی مړکی نو ذهب الله بنورهم بدلو کې الله تعالی په نور دلی سره په فائدې د سلامتیا د نفس د موزینه هغه پرې خو د بچو په غرنا سره ذهب الله بنورهم بوتلو کې الله تعالی په نور د دې سره وترکهم اپری دی لرا ثابتا فی ظلمات ثابت په تیرو کې غضب د الله عذاب د الله په قبر کې دنیا کې په تیرو کې پاتې شو فی ظلمات په تیرو کې الظلم ظلمات یوم القیامه لا یبصرون چې نیوی یو حق لا یبصرون چې نیوی یو شی دای مثال بیان ک د دې فرقې څنګه فرقې مثال بیان ک طالبان چې دیتا دلته کې یو لفظ منګه هغه کې نه خود نو چې هغه کې دي نو تبع ال کویږي مثلهم مثال لدی مغ حضور النبي دلته حضور د نبی دی ښا مثلهم مع حضور النبي سره د حضور د نبی صلی الله علیه وسلم رسول پاک په دې کې حاضر دی پکې موجود دی کما سره الذي په مثال لغه سره دی استوقع نه چې بلکې اور لره رسول پاک دیت رنا د ایمان رنا د قران رنا د اسلام هغه ورته راړه هغه ورته روخانه کړه رنا ورته خوله قران نور ده کنه نور ده فامنو بالله ورسوله والنور الذي نور رنا ورته ایمان نور ده اسلام نور ده توحید نور ده دا ټول ورته خوله نو چې دای په کار وی څومره پکار وي د دی وي د دې په کار وي ځان بچکول د پاره چې موږ بچو چې موږ ته څنګه وایي آمنا یې وي فائدې په واغستا خړته خدن نه بونه ته کنه دن نه بونه دن نه چا بوته له اصحابانو اصحابانو دن نه بوته دنیا ورته روخانه کړه ادای صرف ځان بچکو نو مثلهم مع حضور النبي مثال سره د حضور د نبی صلی الله علیه وسلم نه کما مثل الذي په مثال لغه سره استوقد نارا چې بلکې اور لرا یو اور بل کدال ته خلق نافي چا پیر طالبان فلما اضاءت ارکا چې روخانه کې دا اور ما حوله چا پیر د دې سړینا نو دې بیا وای دا ملکی دا بجلی دا اور ملکی نو ذهب الله بنوره مطلوب کې الله تعالی په نور دې سره اغه ځای فائدې د سلامتی د نفس د موزي چیز نه بچو هغه دې نه لاړې بس ملک وترکهم پری دې لره ثابت سویرهم وګرځې دې لره ثابت فی ظلمات پتیار کې لا یبصرون چې نیوی نیو شي نه نیویني نو دای مثال وي د سو د دې منافقانو او د دوالینو سره د حضور د رسول پاک نه چې رسول پاک حاضر دی په دای کې موجود دی قران ورته راړ وی وایي زای کوي ومني انو دې صرف آمنا باندې ځان نور پرې خو دې څومره پکارو ځان په بچکو هغه واغستو انور قران لنه راکړ لړته یې کوز نکو په خلی واغس لړته یې کوز نکو نو الله تعالی څه چلو کو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون الله وی خلا فهدیناه النجدین ما خور د دواړه لارې خولې دي دا حق دی باطل دی کفر اسلام دی اوس راځي کفر ته راځي کې اسلام کې وای شي دواړه لارې فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن ما خو درته دواړه لارې خولې دي ومنه ایمان راړه نو دا مثال وي طالبانو نو الله تعالی وي دا دور پاګلان دي د کافر بیا قبح دغه زم د کافر دی قبح د کافر ده څنګه سم دا ټول خبرونه دي دي ته مبتدا راو باثخه دي ته مبتدا راو باثه هم سم دی کان دي هم بکمن دی ګونګان دي هم عميون دی لاند دي دی کانو دي هم عميون دی ګونګان دي بوکمن هم عميون دی لاند دي دا کافران کون دي ګون دي لون دي اخر دي خر دي کنه سړیا اولایک کل انعام بنو مدون نه نو خرې کده لاندې مو آیا نو چې کونی او لوندې خرې رښتیا وای د خدای د پاره به څوک په پیسه والی دا د کافر حیثیت ته ښا طالبانو د کافر حیثیت او پیژنې دا خلک د کافر حیثیت نه پیژني نه کافر پیژني دای نه پیژني ګوره ښا دای وای چې موږ د دقه شانته وي چې څنګه دا کافر دي ولی اسلام نه پیژني کافر نه پیژني نه اسلام پیژني خپل دین نه پیژني او نه کافر پیږي چې داغه څه حیثیت ته اخو خر دی کون دی ګون دی ړون دی خر دی سپې دی نو ته ځان سپې کې نو چې خر په رواني او ړون په رواني اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين چې کارغه په رواني حالات تبغتي دا د کافر حیثیت ته اولئک هم شر البریه دا ناکار د مخلوقات نه دي خوږی خوږو خبرو ته مګورا صفا مل ته مګورا صفا صفا کارونو ته مګورا ها هاي صرف د دنیا په کار کې صفائی او فلانه او دینله او دا او هغه دای ټیک دي ځان لپاره دا یې ځان د پاره ټیک دی ښا نور د اسلام د قران د مسلمان د ملک د پیغمبر د الله دشمنان بدلو داتې پیدا نو ته د الله او د پیغمبر او د قران او د اسلام او د مسلمان دشمن ته دوست وای دا یا ساتي قمق المسلمان دی خدای ورته وی لا تتخذ اليهود والنصارى من دون المؤمنين مسلمانانو سره دوستی کوه کافر پرېږده دی به صفت کوي وي دروغ پکې نشته دومره دروغ وای په خدای یقین وکړه چې خدای ته دروغ وای پیغمبر ته دروغ وای د دین لوی دروغ جن وي ا دې وی دروغ نه وای تراشه دې درته دروغ وای غي په غټه ستغلا کوي دومره غلدي دا يهود او نصارا دا غټي غټي کپنای دي کنه یا لوی لوی کپنای چې تمامه دنیا کې هغه هوړي پاغي دا غلدي ټول دې هغه کې ټګي کوي هغه شی خراب ور کوي هغه کې کمی ور کوي ټګان دی مونږه پیژنو ته یقین ساته خلک نه پیژني خو یو داسې دي داسې تاسو مو مسلمان تباک او توای دا داسې دی او داسې خو دې جسنه خبر خو نه کنه ته خو صرف دا یو دا خپل کلی لیدل دی او دی لیدل دی بس نور څه نه فقط تراشه قران وګوره دی دی ټګای ته وګوره الله ته دروغ پیغمبر ته دروغ قران ته کم نسبت کې مسلمان څنګه تباہ کوي قران شریف مخکې راځي تاسو چې قران مخکې وای د دې پټګي وای پوهیږي ښا پوهیږي وما تخفي صدورهم اكبر مما ظهر لکه چې دای کوم بغوت دی هغه د ظاهر نه پرې دا لکه چې کوم بغوت دی هغه ډیر زیات دی الله تعالی دې ته مونږه تاسو بچو ساتي مسلمان دې ته الله بچو ساتي خدای دې په خپل کې اخته کې مسلمانان دې ته الله ثم بكم عمي فهم لا يرجعون نو په دې نو واپس کیږي حين ان عن دلالتهم الى الهدى د دلالت نه هدایت ته نه راځي خان کار څور ته وایي دا یو مثال سره د حضور د رسول پاک بیان شو مثلهم مع حضور النبي رسول پاک ورته رڼا راړه رڼا اسلام رڼا دی قران رڼا دی هغه ورته پیش کړه چې دې څومره د خپل ځان لپاره پکار و د يهود چاپیر اوسېدل کنه ها بدی نذیر او چاپیر د يهودانو اوسېدل کنه نو دې چې خلی کې واغستا مثلهم مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم التدي کې خو مثال ټکو لګي دا دلته به مع نزول القران کې دي مثلهم مع نزول القران مثال دې سره د نزول القران نه کسوی بن پشان د باران باران دې باران سره یو مثال ورکړ تشبیه ورکړه باران سره ځکه د دې مشبہ مشبہ به ولې دا تراړه ځکه باران د بر ناراضي او قران د بر ناراضي باران د بر ناراضي کنه قران د بر ناراضي نو تاغي ترې ځکه مثال مثلهم مع نزول القران کسویبن پشان د باران دی سویب باران ته وای من السماء چې راوریږي د برنا من السماء چې راوریږي د برنا نو من السماء الى اسمان فيه پدی باران کې ظلمات ظلمات وی تیری وی باران تیاری کنا ابل رسول تیاروا ظلمات ظلمت المطر والغمام والليل ظلمات تیری پکې ډېری ورعد غړار پکې دغا دغار پکې ښا رعد هغه دغار ته وایي وبرق برق چمک بجلی دا برق بجلی وی بجلی فی فی ظلمات رعد وبرق دا درې واړه تیزونه په باران کې ښه ظلمات رعد برق دا درې واړه په باران کې اوس د دې بیان کوي لف نشر غیر مرتب ښه اول بیان کوي د څه د رعد بیان کوي نو لف نشر غیر مرتب شکنه یجعلون اصابعهم وګرځوي دی ګوت خپلې دا اصابعهم سرونه د ګوتو ګوتې وې غوږ کې ټولې نه دي ښا دا سر د ګوتې اصوابعهم ګوتې خپل یا مراد نه داسې دا وخت اصوابعهم اصوابع نو سرونه د ګوتو هي کې غوږ کې غوږ کې غدور ځای کې دغه کوم ځای دي ګوتې دي داسې دا دا واړه داسې کوي چې ډز ډز شي وای وای وای ډز هو اړه تاسو ولیدلی چرته دا څه کوي ليجعلون اصابع وګرځي دي سرونه د کوتو فی اذان په غوګونو خپل کې ولې غوږ کې غوږ کې دا چې غوږ کې پټ کې من الصواعق من صوت الصواعق د وجه د اواز د تندرنا صواعق هغه اواز چې رعد هغه आवाज وی نو ګډوړ وی لولي ډبار وی دا واړی یریږي ادا یریږي ولې وی دا واړو یریږي دا لوی یریږي حذر الموت د یری د مرګ نه مړنو شوي دا مړ شو لبا فعل شي لبا فعل شي یو داس بکی جو لبا فعل شي وبدري الله تعالی ویني ته په خوګو چې خوګ کې ګوتی ورکې خلاص بشي چې په غوګو لاس کې دي نو خلاص بشي نه نه خلاصيږي ښا ته غوګ کې ګوتې ورکا ته په غوګ باندې لاسونه کېدا د خدای نه نشي خلاصې دي نو شي د خدای نه نشي خلاصې دي دا بیان د سور دا بیان د رعدو وګرځوي دي اصحابهم یعنی کوتی د غوګونو فی اذان په غوګونو کې من سماع قران د اوریدو د قران نه المشتمل بالوعد والوعید چې مشتمل د قران په وعد او په وعید سره چې دای ته وای کنه د اسمان احاطه په دا دال ده احاطه د اسمان نه وته شي چرته د زمکه دی احاطه نه تلې شي چاپیر د دریابونه چاپیر کړی چرته تلې شي یو احاطه خو نه کم په لبدي ته خو الله ذات راګر کړي وای شوي زمون کلی کې وسړیو هغه میګی له دلته سوال دا دی یو مثال ډیر دی کنه مثال څه لپاره وي د لپاره توضیح د ممثل نو دا یو مثال ډیر دی کنه دویم څه لراړي نو موږ جواب کو جهت مختلف دی دا جهت مختلف دی ښا ځکه دلته یو جهت پیغمبر دی او بل نزول د قران دی نو جهتونه مختلف شو کنه دو مثالونه ذکر راوړل مثال لپاره توضیح د ممثل اغراضی یکاد البرق دغه رعد کې دغه چل کوي ښا برق کې څه چل کوي برق برق دا بجلی راشي پړق پړق شي لازم کرو خانه شي داسې هغه بجلی ور لازم کې بجلی ختمه کی یکاد البرق قریب دا برق دا نور دلائل د قران دلائل د اسلام بیان د رسول پاک حقانیت د قران یختف ابصارم چې بودی نظرونه لدی دومره صفائی چې دې یا نظرونه بوزي اریان شي ورته ابصارهم سترګي بوزي یعنی نظر بوزي عقلونه اریان شي قران ته واجب قران دی عجیب شان دی دا د برق بیان دی ښا یکاد البرق قریب دا برق یخطف چې بوزي یعنی وړاندې کی سترګې دې دی دی بلب ته یو غنټه وره بیا کته وره بیا ستاسو نظر باندې لګي پاسه ودرېګا ادي بلب ته یو غنټه وره بیا کته ګوره تا ته بس نخ کاری دا غیر رڼا دومره کته بیا ته نخ کاری یخطف ابصارهم چې بوزي زائل کی نظرونه دی ښا کلمہ ادوا هر واره چې روخانه کی دا برق کلمہ هر واره هر کله چې ادا اروخانه کی دا برق لهم دیتا طریقا لا طریقا لا برق شي کنه چې پیره تیار ده او اسمان کې پړک شي نو چې پړک شي نو چې لار ورته کول نو اراده وي دا چې لار شته دی په لکند ده دی په دیوال دی دی په لار صحیح راځي نو روان شي دی مشو روان شي پایږي اسلام غالب شيږي غالب اسلام زیات کیږي نو دی روان شي پاغي کې مسلم مسلمانانو سره شي نشهد انك لرسول وایو چې شروع کی واذا اظلم عليهم فهو چې تیار راوړي دا برق ازلمه کې بیا غ برق ازلمه عليهم چې تیار راوړي دا برق عليهم په دې باندې به ذهاب البرق برق ختم شو نو دې ودرېږي او تور تیار دا تور شپه ده قامو ودرېږي قامو ودرېږي كذلك هؤلاء دارنګ دی اذا ظهرت لهم اذيه شيوين دی او ضرر اسلام تکلیف برداشت کې روزي بني سي یو سړی چې مسلمانو لکه ته خو مسلمانې د هر روزي دی ورته ویلي دي کنه نو ته خو مسلمانې خو دې کې به هر روزي بني سي تکلیف پر راځي سختی پر راځي کنه تکلیفونه پر راځي اذا اظلم عليه چې تیار راولي دا برق په دای باندې بذهاب البرق غرنا لړشي قامو دی ادریږي بس مونږ نه ځو بس دا وري نو ګور اول د لف نشر غیر مرتب سره بیان وکړو د رعد او د برق اوس د ظلمات بیان کوي ښا ظلمات اول دلته اخر تراړل ظلمات څنګه واذا اظلم عليهم فاوخ جتيار راولي دا برق په دی باندې برق لاړ شي هغه بجلی هغه پړک د اسمان پړک د اسمان ته بجلی وای کنه هغه په خلاشي اظلم عليهم تيار راولي په دی باندې بذهاب البرق پتلو د برق سره قامو دی ادريږي بیا د ځای نه شي خزول نو چې تیار شي بس په ځای ولاړی دا په ځای باندې ولاړ چې رڼا شي نو ځای روان شي اچې تکلیف راشي نو ودرېږي اچې تیار راشي په ځای ودرېږي ظلمات رعد برق درې واړې وي ظلمات دا په باران کې رعد په باران کې برق په باران کې دلته کې تشبيه ورکړي وا د سره او مثلهم كثويب مع نزول القرآن مع نزول القرآن سره نزول القرآن نه كثويب په شان د باران الته د قرآن او باران نو په باران کې څه څه دي درې په په قران کې څو مزامین دي درې قران کې مزامین ثلاثه څه دي توحید توحید په ذات لګي لک رعد برق قران کې برقي مضمون کوم دی برق صفات او اوصاف امن سلامتیا د اسلام ورته چې خوبي د اسلام پښتو کې ورته خوبي وای خوبي د اسلام ورته معلومه شي چې اسلام عدل دی اسلام امن دی اسلام کې اخوت دی اسلام کې محبت دی اسلام کې ایثار دی اسلام کې قرباني ده اسلام تا ته داوي ځان بوګه کې بل بمړې اسلام تا ته داوي نو دی روان شي په اسلام کې اسلام کې وو اسلام خو خشه دی وي دا خو اسلام کې سم اخوت دی محبت دی قرباني ده دا مرګرو ترام هلته مسلمانانو صفت الله بیان کړی ده کنه هغه ته وګوره لونته دا بل ظلمات سدي رعد خو ابطال د کفر او د شرک برق سره خوبی د اسلام برق خوبی د اسلام د مسلمان د اسلام صفاتونه راواله خوبی بیان کا اسلام ته ټول خلق مایل لخه اسلام کې امن دی او قوت دی رورولي ده محبت دی ځان موګه کې بل بمړې د بل به حفاظت کې داغه د مال جان دا ټول نو خلک اسلام ته خود راځي دا کافران چې وګوري نه مسلمانۍ کې په ځړا ځړ مسلمانۍ وای شي اسلام کې په اسلام کې ډیر سکون دی خانه سکون اطمینان دا غبر رعد ابطال د کفر او د شرک نور بد لګي په دا قران چې وخت کې ګوتې ورکی رات کې دې ته وخت کې ګوتې ظلمات سری تکلیفات ته اسلام مزبکه روجه باندې سي پردي حق پردي سیز لبه ګوتې نه وړي د چا به غیبت نه کې چا ته به دور ضرر نه رسي ځان به تنګې بل ته به ضرر نه رسي دا ټول اوصاف چې بیان کی او د په اسلام کې روان اسلام خو عجیب تعلیم ورکي او حقیقت ته د ادیانو ټول ادیانو مقابله وکا د اسلام په شان نه يهوديت کې نه نصرانيت کې نه مجوسيت عدل او انصاف نشته دی بل اسلام اسلام عدل دی رسول پاک دا غي نمونه بیان کړی دا هغه قائم کړی دا حضرت ابو بکر کړی دا حضرت عمر کړی دا حضرت عثمان کړی دا حضرت علی کړی دا اصحابانو دا غي نمونه قائم کړی دا ځکه خلک اسلام ته راضي ښه همغه صرف په اسلام تاریخ کتابونو کې وو او په کتابونو کې وو چې ذات عدل ذات انصاف دا غي نظیر په اوس چرته نشته دی اسی او سړی وای دا ځان له خبره الله دې موږ ټولو کې عدل انصاف راوړي په اسلام صحیح عمل چې ته وکې کنه ته یقین ساته نه خفقان شته نه ضرر شته نه دشمنی شته ده هیڅ نشته ده رسول پاک په حجۃ الوداع کې ارث معاف کړ کنه بس مسلمان با معاف کوي ار سبا د مسلمان ابرو عزت ټول محفوظ هغه ټول ورکی نو دا اسلام او قران دا تعلیم ورکی ښا دا قران دا تعلیم ورکی دا قران دا تعلیم ورکي و اذا اظلم عليهم چې تکلیفات راشي تیار شي په دی یعنی تکلیفات په اسلام چې جهاد بکې زکات په ورکې روزي بني سي قامو ادري کې دی دې کدا خو موږ نشو کوله دا وګرانه ده بی د سواعقین به ولا لا غوګ بوتل ټول نو به داسې کدوان جوړ کړو او ردل به سنا وابصارهم حالا سترګي به ولا بوتل وی حالا الظاهره کما ذهب بالباطنه چې ظاهر کې لا سترګي به ته عمر کړو لکه باطن کار نه کوي غوګ به ولا عمر کړو او عقل به ولا ختم کړو یو لیونی به ټول نو ټول کافران چې لیونی بیا وسو پوه شو او ټول لیونی کړي طالبانو ټول نه لیونی کوي ښا دا جیزونه به څوک جوړي دا خو زمون خره دي خره به موږ له کارونه نه کوي دا ډې مستا یا موږ له خره جوړ کړي دي پوه شو کم کم ځای نه خره راجمه او دا ډې میراله جوړ نور ډې مون رااله جوړي سړکونه رااله جوړي اوس خره لګیا دي سی پیک بوري بوزي دا خو زمون خري خو مسلمان خو ځان نه پیژني مسلمان دی په قران عملو کې دا خرب ولا کارونه کوي ها ټول کارونه بدای کې ته مزه کې فائدہ به راضي تا ته ته مزه کوا مسلمان وای نه نه نه نه زخر کېږم زخر کېږم وای نو دا خرشه کنه موږ دې سکو الله دې مسلمان کوی ته خدای الله کتاب وایا دین وایا په خپل ولا سره وای شي د بیت المال نه بستا تمام دی مواره راځي بیت المال ستا دی موار دی وای شي بیت المال ستا دی موار دی ته فکر مکوا هغه تا ته کور ته ملاویږي خو چې هغه قانون راشي خدای پاک دی هغه راول او دا برازي په زمانه د امام مهدي صاحب کې ښا دا مسلمانان با مال سره لبي کوي لبي تب واشه مال تب لري که سره ما ته غډي دي دله به ورکه دي مو لري که ما ته غډي راشه تواخله دومره بدیر شيخه دا راځي به دا وخت خدای دې ستاسو په ژوند راولي چې وی ویني چې په مال ماړ شي ولو شاء الله تعذيبهم حالا کردا شو د الله تعذيب دې حالا لذهب بسمع موت به کړو په قوت سامع ده دی او ابصار په قوت باصره دی غوږ او سترګې به ولا بوتلې وي اذ دا دلیل لیکن نو لسترګې بوزي نو لغوږ بوزي په آن واحد کې په یو لفظ باندې روانول شي کنه روانول شي بالول شي دا کافر په یو سکند کې ختمول شي والله تعالی وینه دې زه ختمو ټول اندول شي خو الله وینه دې نه لاندو ټول کړول شي خو الله وینه دې نه کړو ولي دا کارونه ودرېږي نظام ودرېږي په دې خبيثانو باندې لوی نظام چالي دي مسلمان په جیل جوړول څه کوي خدا خره وای جوړی کنه مسلمان غوتش خوراک سکاک باندې کوي درې وخت ډوډۍ خوري کافر دوه وخت خوري یو وخت خوري دې درې وخت خوري هم اور وخت ډک ګرځي خانه بوج هغه ته وخت نه ملایي په لار باندې خوري چې ان الله على كل شيء قدير الله پارشي باندې قادر دی او دلته شی اطلاق په الله هم راضي کنه دا اطلاق دی شي په الله هم راضي نو دلته لیکي الله تعالی د دایره د عقل نه خارج دی جواب یې څه دی الله د دایره د عقل نه خارج دی جواب یې دا طالبان ان الله على كل شيء الله پارشي باندې شاء چې رضا وشي قدیر قادر دی نو په خپل ځان لر کول هم قادر دی نو الله دا غي جواب کوي نه الله تعالی د دایره د عقل نه خارج دی د عقل په دایره کې الله نشي راتلی ښا دغه عقل خو یو دوره اونته شی دی ته په کې الله څنګه دایره کې راولي نشي راتلی الله تعالی د دایره د عقل نه خارج دی جواب دا دی ښا ان الله على كل شيء شاء چې راوشي قدير قادر دی اوس کته په الله باندې اعتراض کې چې الله هم په خپل ځان لرکول باندې قادر دی نو موږ الله تعالی د دایره د عقل نه خارج دی دا غي جواب دا کوي علما کا لم جواب دا دی دې پوری طالبانو او یو مثال د نزول پیغمبر سره وي حضور د نبی سره دوی مثال نزول د قران سره وي ښا دا دو مثالونه ګرانو دای او تاسو ته د دې د پاره چې رسول پاک دای ته بیان وکړو او رڼا د قران رڼا د دین اسلام هغه راړه ورته چې د چا خوخه وا هغه لته کوزه کړه چې د چا نو خوخه هغه تیر په خله کې واغستا نو ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون هغه هغه مرتبه ته لړ چاته انکار وکړو غرق شو تباشو چا اومنلا مزه کوي حسن ذ بصره بلال از حبش صهيب ازروم ذخاك مكه ابو جهل ايجب العجبي مسوق مدي کې یغلال کوم مقام تا او سوق تنه بدبخت پاتې شو دا الله تقسیم دی دا دا الله په مشیت دا الله تقسیم دی نو دا ان الله على كل شيء قدير پوری دا دو مثالونه یو د پاره د نزول د حضور د رسول پاک او بل نزول د قران هي ظلمات ورعد وبرق نو رعد کې اغذات وګونو کې به ګوت ابطال د شرک مزمت د شرک د دې د خدایانو بد دې به غوږو کې ګوتې ورکړي لا تسمعوا لهذا برق خوبي د اسلام عدل او قوت اسلام امن د اسلام روان بشو پائے کې ظلمات تکلیفونه د اسلام مشقت اسلام اسلام دا ته وای چې خپل ځان بوګه کې او بل بمړې اسلام دی ته وای ښا او دا صفت په مسلمان کې دی دا ګوره کافرو کې نشته دی ښا چې د خپل ځان وګه کې او بل دې مو کې دا صرف په مسلمان کې دی دو مثالونه وي چې نه دی د قران هدایت نه پیغمبر پس لاړل نه قران پس لاړل گمراه زکه پاتې شو زکه منافقان شو زکه کافر شو زکه دوالین شو زکه مغضوب علیهم شو چې قران یې پرې خود پیغمبر یې پرې خود نو غضب د يهوديانو دا غي نتیجه بیان کړه او غضب د نسواراو دا غي نتیجه بیان کړه په دواړو باندې لعنت ده نو دا در دې پوری طالبانو دا سوا مقدمه د سورته فاتحه د سورته بقره مقدمه وا در کومه پوری وا د سورته بقره مقدمه در دې پوری راغله ان الله على كل شيء قدير دا مقدمه وا د کومه پوری وا د على كل شيء قدير پوری دا مقدمه بیان شو په دې مقدمه کې بیان الله وکړو چې ستا امت په درې فرقې ګرځي خفقېږه ما رسول پاک ته تسلی ده یو سوچ مؤمنان متقیان او بل منافقان او بل اغا منافقان مغضوب عليهم يوم انعمت عليهم مغضوب عليهم دوالين دا درې واړه بغردي هم منافقان وي مغضوب عليهم وي ام متقيان وي بس دا امت په درې فرقې ګرځي ته خفقېګه ما ته بیان کوا ته بیان کوا لست عليهم بمسيطر ته نه په دې باندې مسلط چې په زور په ایمان راړي ستا کار سره بیان ستا کار څه دی رسول ستا کار څه دی بیانول ته بیان کوا رسول زما کار رور هدایت زما کار دی نو دا ورته وای اوس د دې ځای نه طالبانو دا دی په لچ دی یا ایه الناس عبدو ربکم دا صورت مدعا کی دی بچې دی لوشه دا مقدمه وا او درې واړو فرقو بیان بدرته کیږي ښا د دې درې واړو فرقو بیان بدرته کی مفصله او دا یو څه مدعا کیږي هر صورت په مدعا کیږي که وړو کې کې لوی خو مدعا به یې پکې یا به اول کې مدعا یا به مینس کې مدعا یا به اخر کې مدعا لکه د سورۃ یاسین په اخر کې مدعا راغلی ده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع دا يخيري مدعا اخر کې راغله اول کې اثبات رسالت اخر کې توحید راړو چې دا پیغمبر چا رسول کړی دی قران شاه نازل کړی دی الله وی فسبحان الذي بيدي ملکوت کل دا زما اختیار دی ما کړی ما الله ورته دا وی ښا نو دلته چې اوس مدعا کې دي طالبانو ښا هر صورت په مدعا کې مکی دی که مدنی دی هم مدعا وکړي وحدوا ربکم توحید قبول کړئ د رب ښا مقصد خو توحید دی ته توحید ومنه عبادت بیا کو چې عقیده خو دې صحیح کنه هله به عبادت قبليږي ابن عباس بهترین معنا کوي ښا هغه وایي چرته چې قران کې اعبدو راځي په معنا د وحیدو وي اعبدو ربکم توحید قبول کړئ رب بندگی وکړئ رب پښتو کې بندگی در رب کوي خوش در رب بندگی کوي وحدو ربکم توحید قبول کوي در رب دا مدعا شو طالبان یا ایها الناس ول ناس ولي وي دلته سوال دی ناس ولي وي یا ایها الذین یولي ولي وي وغيرها وغيرها ناس ذکوي یا ایها الناس اے هیرون کو د وعدی د الست بربکم ناس د ناسی نه دی ای هیرون کو د وعدی د الست بربکم تاسو خو تر ما سره وعده کړی دا ما درنه تاسو کو ما درنه تاسو نو کړی الست بربکم تاسو راته اقرار کړو کنه قالو بلا انت ربنا او بشک مونږه رب ته زمونږ رب تاسو اقرار کړو کنه او دا اعبدوا ربکم معنی پینځه دلایل وی طالبان اعبدوا مدعا بیان د توحید او مدعا مدعای کی خدا اوس په مدعا معنی سو دلایل وی پینځه دلایل تاسو ورته غوږ کړئ الذي دا الذي موصول سره سلینا د په معرض د دلیل کی ښا دا دلیل بیان الذي اذ هو الذي دا عقلی دلیل لخوا دا شروع دا په عقلی دلایل باندې ټول عقلی دلایل پینځه واړه الذي اذ هو الذي ذكر الله غذات دې ويا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي الذي خلقكم اغذات دې پیدا کړی تاسو د اول دلیل والذین من قبلکم او هغه کسان چې په خواص تاسو نه دي خلقهم من قبل خلقکم هغه پیدا کړی په خوا د پیدایش تاسو نه پلاران نیکونه آدم علی السلام ټول ته لړ لعلکم تتقون لعل چې بشي د عذاب نه کې تتقون بسخطه چې بشي د غزير الله تعالی نه دا اومني نو اول پیدا کړی تاسو خپل اران تاسو دا پیدا کول دا دلیل عقلی دی اول دویم دلیل والذین عاکفا الذي الله غذات دویم دلیل دا عقلی الذي غذات جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې تاسو لزمکه فراشا فرش دا دلیل عقلی سفلی سفلی به ورته وایخه زمکه لکنه سفل زمکه ته وای جعل لكم الارض فراشا فرش درته زمکه له څنګه فرش کړی دا دا دویم دلیل شقه والسماء بناء دا دریم دلیل اسماني ګرځولې دي ته دلیل عقلی علوي وي والسماء بناء اسماني چت کړي دلا سقفا محفوظا سقف محفوظ دی وګوره ملائکه او دا علوم او د برنا باران در باندې وري فیضان در باندې وري الهام در تکیږي عاطفي आवाज در تکیږي برنه ډیر فائدې دي باران یو فائدہ کوش فیضی علوم دو دیمه فائدہ او عاطفي आवाज دیمه فائدہ رحمت وری کی دریمه فائدہ وای اته پس مکه ناس قران ته الله ملائکه ته یو ګورې دی په داسې ګرمای کې ناس دي دا په لپاره دا زګه خیخه والسماء بناء سقفا محفوظا چت محفوظ دا دا اسمان چت محفوظ کړی د زمکه لپاره دا دریم دلیل وانزل من السماء ماء انازل الى اسمان ماء اوب اوب سره نازل الى نباتا چې غیاګانی نیوی نو میوی پیوشي غیاګانی وشي غیان بنیان ابوس کی چینه کلاو شي سلور دلیل دلایل شو په مدعا عقلی دلیل دی هر یو دلیل مسلم دی ورقه هر یو دلیل باندې مسلم دی نو پنځم دلیل لاله فاخرج به من الثمرات نو خارج کم په دې وبو سره د میوونه رزقا لكم ولانعامکم د پاره د رزق تاسو ولانعامکم اد چار پایو تاسو تاسو لوم رزق درکو دانی تاسو خوري بوسو او ټانټي غيانو خوري رزقا لكم ولانعامکم د پاره د رزق تاسو اد چار پایو تاسو تاسو چار پایو لزه د ګډي بيزول رزق ورکو تاسو له رزق درکوم وګوره ورته اوس کدی ته کافر وکتل دی په خپل پوجي او رشا ایمان راړي وي رزق لكم ولانعامكم الله وی دا پنځه دلایل یا ایو الناس اعبدوا ربکم باندې پنځه دلایل وي او داسې دلایل وي چې دی عاجز شو دی عاجز دي ځکه نه څوک دی پیدا کول کوي شي پلار دی پیدا کی پلار مرشوي دی ځکه نه څوک دی دا زمکه فرش کی زمکه دی یو فرش کی ذاته څوک کول شي اسمان چت کو څوک اسمان پیدا کول شي سو باران ورول شي الله وی ګوري مسلم دلائل او داسې د دې عقل اریان کو پنځه واړه دلایل ورته وي نو چې وی وی نو اوس په تفریق کوي فلا تجعلوا لله اندادا پس موږ وی الله تعالی لره شریکان اندادا شریکان وانتم تعلمون تاسو عالمان یی عالمان انهم لا يفعلون شيئا من المذكورات ته نشي کولای دا یو شی ته مذکوراتونه دا سو کولای شي بل څوک مخلوق دا کولای شي ستاسو خدایان دا کولای شي نشي کولای مسلم دلایل ورته وي طالبان دا داسې مسلم دلایل ورته وي دی اریان شوخانه نو ودریدل نو د دې آیات مطلب څه شوی آیات خو تاوی په مطلب پوه شوی مطلب دا دی لا اله لا اله لا اله خالق الا الله لا اله رازق الا الله لا اله الذي جعل لكم الارض فراشا الا الله لا اله والسماء بناء الا الله لا اله دا نه ذکر کی ولی دا ټول قران براواله په خبر د الله کې وای کی دی نو په کلمه به پوه شي ښا اوس د دې آیات مطلب سره لا اله الا الله دا مطلب شته تاسو ګورئ د آیات هو دا حسره لفکر پیو کې تدبر ما تاسو تدبر وکوي اوس محمد رسول الله پاتې دی دغه تش په لا اله هو کار نکېږي کنه اوس که محمد رسول الله نه منې خو مسلمان نه لکه قادیانه مسلمان نه دی پرویزی مسلمان نه دی ولې محمد رسول الله کې شک دی نو اوس داغه بیان کوي ښا دا یا ساتي طالبان دا اول اعتراض دی يهوديانو پس باندې په اثبات تر رسالت باندې اول اعتراض د يهوديانو دی په اثبات تر رسالت باندې دا اعتراض کړی دی اعتراض يهوديانو اول پچا پر رسول پاک باندې موږ دې کې وجه نه ذکر کړي موږ ستاره رسالت نه منو ستاره رسالت نه منو ستا پیغمبري نه منو ته مونږ ته سوای ته مونږ ته سوای مونږ ستاره رسالت نه مونږ نو الله تعالی وای خباثت د يهوديانو دی اعتراض يهوديانو دی او جواب ورکي ورته دلته کې سوال دی ستاره رسالت مونږ نه منو کته وای چې قران را باندې نازل شوی دی کته وای مال پیغمبري را کړی شوی دا که ارث وای موږ ستاره رسالت نه منو نو قل جواب راغې دا قل چې لکنه دلته محذوف راو باسخه قل بورته دا جمل لیکلی دا قل چې راشي دا به جوابي کله به وی کله به ني نو دلته به قل راو باسي قل ورته وایا په جواب کې ان کنتم فی ریب کی تاسو په شک کې مما دا غن نزلنا چې ما نازل کړل علی عبدنا په بند خپل باندې کتاب ما نازل کړل په بند خپل باندې نو تاسو یې هغه کتاب نه منئ تاسو یې نه تسلیم وئ نو تاسو یو کار وکړئ فاتو بسورتن راتللو کوي په یو صورت سره من مثله په مثل لدی قران د دې په مثل تاسو پیش کړئ راړی تاسو من مثله په مثل لدی ودعوا شهداءکم روبل شهداء خپل ځان تر خپل شاهدان علما فصحاء بلغاء فصحا بلغا علما ټول ځان سره راولي زي تاسو هم د قران په شان کې یو صورت جوړ کړئ وایي ودعوا شهداءکم على ما جئتم به من مثل ان زعمتم انه مثله کتا سودا ګمان کوی دا په مثل له تا تراوړي پیچ کې من دون الله ما سوا الله نه ما سوا د الله نه ستوي دا څه بنوي چې خدای شاهد دې زما کلام ستاد کلام په شان ته دا څه بنوي یا ان نافیه کا ان کنتم صادقین نیتا صادقان ان نافیه نیتا صادقان بیا ټیک شو که شرطی وای که نافیه وای د دې آیات مطلب څه طالبانو دای پیش کړو لو فسی او بلیغ دای د قران مقابله کړی دا نشوي کوله یو پکې نو چې کوله نو مسلمانانو به هم کله کله داسې اشعار وي داسې شی وي هغه مقابله کې ودی په خانه کعبه به لګول دا د هغه یو شعر او شاعرۍ کې الله ولا مهارت عربو لور کړ دوی ذهین خلقو ذهین فهیم خلقو نو ان اعطیناک الکوثر دا راغه ان اعطیناک الکوثر دا شرایط دا دا ویلې وای غسته په خانه کعبه ولګ ځوړ لیک ټول راځي ګوري ورته ګوري تختی تختی تختی هغه مشر بوډا هغه راغ ته وی راځه وګوره دای څه شي لګولې او چل راځي د دې سره څه جوړ کو د دې ته سو وو هغه کې ناس کته کته ټول فصحا بلغا شعرا هغه جمع رد دوی تیر کړه رد دوی تری تیر کړی ویل نشي دا غيو پکې وي مشر وی کته ورته ولي کوي چې ما هاذا قول البشر دا قول د بشر نه دی ان اعطيناك الكوثر وی کته ورته ولي کوي ما هاذا قول البشر دا قول د بشر نه دی په خپل اقرار وکړه چې دا د بشر قول نه دی دي کې چې کوم کنه کم اثرات دي کم تاثیر دي الفا حکایت خبر دي الفاظ دا د بدن د انسان کار نه دي په خپل تسلیم کړی دا چې ما هاذا قول البشر نه دا قول د بشر نوراړی تاسو بل ځای کې الله وی دلته وی فاتو بسوره بل ځای کې وی فاتو بعشر صور مثله یو لسورتونه پیش کی په مثل لدی مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی بل ځای کې وای فاتو به کتاب راتللو کې په یو کتاب سره او اهدا منه چې هغه په هدایت وي د قران نه اتبعو زبې تابع شم راړې زبې تابع شم غیر انړ صورت رانړ یو آیات رانړ یو حرف رانړ رسول پاک په یو حرف وي څنګه حرف وي قاف نون نون به وي دریا به شروع کو دریابونه دریابو نون دا معنا دا معنا دا دا دا, دا. اسرار به شروع کو شروع جو شروع جو کافران باریان شو وا مونږ نون نون کو استلا درازي ا دې چې نون وای دا غینه دریاب شروع شي دریاب نه شروع شي هغه ذکر وي ما هذا قول البشر خا لا لا يبخان ما نوى مصرنا يا عالم راغلو مصرنا يا عالم راغلو لا غلا غو نون ما نه تقریر کړو نون صرف نون باندې تقریر کړو دو ګنټي تقریر یو کو په نون باندې خان نون بس او غیر یان کو چې غیوی هیڅ خو هغه شی لګیدلی دا ترجمه کی کنه وکی ول راضی غ ترجمه کی ایوب خان په وختوم سړی او جوش کې راغی لکه تاسو کې څوک دا سړی زمونږ په دغه کې نشته چې دا چې تقریر یې ورته ولې نشته دی چې شمس الحق افغاني شمس الحق افغاني راغ هغه راغوښته فورا او به شي امر ورته چې په تولې چې راغ دې تر سبا تقریر کې چې د قران په شان یو یاد پیش کړي د رسول پاک د رسالت دلیل سره قران یاسی والقران الحکیم انك لمن المرسلین دا دلیل رسالت ده او تاسو د دې مقابله ونکړه نو فإن لم تفعلوا کتاسو دا کار ونکو راتلو نکو ولن تفعلوا هر گذی نشي کوله الله ورته کوله نشي زما د کتاب مقابله نشي کوله زما د پیغمبر مقابله نشي کوله نشي کوله عجز یي خلق الانسان ضعيفا تاسو کمزور یي تاسو کم ځای د دې مقابله کولی شي تاسو علم په نشي صاحب دی دا خو زما په علم باندې نازلېږي انزله بعلمه نازلوم په علم خپل سره والحجاره كافران دي او دا نور تفاسير حجاره من بوتان کوي الکه بوتان یې فکر حجاره كافران دي ادا دا حجاره معنا دلته دو پاني مخ کې راغلي وان من الحجاره لما يتفجر منه الانام وان من الحجاره لما يشقق وان من الحجاره لما يهبط الناس ګناګاران والحجاره کافرات دا کافرات معنا دا هغه آیات نه راغست شوی لخوا په خوا د پیدایش ته دینا په معتزله او رد دی معتزله وای دوزخ باغ وخت پیدا کیږي چې ضرورت دی جنت باغ وخت پیدا کیږي چې ضرورت دی معتزله یو گمراه فرقه ده هغه دا وای اوس نشته دوزخ وای جنت اوس نشته دی زناور دي دا ټول قران خطا خطا کوي اعدت صيغه ده صدا ماضي په خوا تیار شوی دی زناور بچو په خوا تیار شوی دی اعدت تیار شوی دی متقیان ولا اعدت للكافرين او دوزخ تیار شوی دی کافرانو لرا نو الله تعالی په رد وکړو چې دا تاسو سوایي دوزخ ما په خوا تیار کړی دی او دومره دې کته دې کته ډیر کته دې طالبان دومره کته دې د دریو زرو کالو په مزل باندې کته دې 3000 سال چې مزل کې دې کته دې پته نه لګي نو دا تخویف تخویف شو اوس بشارت ورکي چا چې توحید رسالت اومنه بشارت ته ولا بشارت ته ته خوشاله تا زیری تا بشارت خوشحالي ده ولا جنت فردوس جنت عدن جنت ماوا دار الخلد دار السلام دار الاقامه دا جنتونه دي جنت فردوس دا ټول جنتونه دي انو دای د پاره جنتونه دي تجری چې بهږي من تحت الانها لاندې د ټکو د دین نهرونه نهرونه به بهږي د اتل لاندې د ټکو سلور انهار بهږي دا مؤمنان به وي هاذا الذي رزقنا دا جنت ته جروز شی او زمونږ من قبل پخوا من الايمان والاعمال دا هاغه رزق دې چې روزي شو زمونږ من قبل پخوا وای دا خو خټکه دی دا خو خربوزه ده او قنداری نار دی وی دا بوي دا خو په خوامو خړلې دنیا کې او تو به راتله به وکړي شي به په دې رزق سره متشابهه چې متشابه وي پران کې نه په خوان کې رنگ خدا کا شانته دي خو خوان دی عجیب خوان د طالبان نه غ خوان هغه نشته دلته ووتو به او تفسیر د دې معنی کې تفسیر الرحمن هغه وی قالو وای دا جنتیان دي جنتیان ته وای الله تعالی قالو رزق من ثمر رزق ورکي کلمہ هر واره رزق چې رزق تشي من عافيها په دې جنت کې من ثمرتين د سميون رزقا فرزق ورکو سره قالو وای دا دا دا جنتیان دا جنتیان وای هذا جزاء العمل الذي دلته جزاء وکیل هذا جزاء العمل الذي یا ثواب بدل جزاء د عمل اغلا رزقنا چې دا عمل زموږ روزي شو من قبل پخوا په دنیا کې دا د ایمان ثواب دا د اعمال ثواب دا غ تلاوت ثواب دا وی قران ته بچی ناس کنه وګی تګي بناس واغه دا دا غي ثواب ښا دا دا غي ثواب دا دا غي اجر دا بوله جدا جدا ورکې دا د دې ثواب نه دی دا د دې ثواب نه دی بدل واخل او تو به راتله به وکړي شي به په دې جزا سره جزا معنی کو دا جزا دا جزا د عمل متشابها دا د وظایف دا د اشپشو ګیره کولا دا به د عبادت کو ووتو به متشابها راتلو وګړي ته به په دې رزق سره او په دې جزاء سره رزق او جزاء دواړه وایي متشابها متشابها په عمل کې متشابها الى العمل ولهم نداب ولا ورکی دا انعامات او دا دا بس خوري بیان تش د جنت ته خوراک ځای دی ښا کرونده پکې نشته خوريس کوي دلته گزاره کوي الته بخرو الله دې نصیب کی اوس دلته خو دنیا کې مصیبت ده کنه تړیا سړې وادو کی نو ولهم فيها ازواج دې لره په دې جنت کې خزي خزي به ول جنت کې ښا ځکه د طبيعت خو ته تمایل له ګوري را ګوري ورته خیال راځي واده کړي او مرګري ما ته مور خپل راته وي واده وکم یو کته خو وای درته فی ازواج په دې جنت کې بخدي متطهره پاکه پاکه د حیض او د نفاس نه دنیا لا څه اخیری متطهره پاکه د حیض او د نفاس نه هم فی خالدون دا هم فی خالدون جواب د سوال نه دی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون پوری مطلب سو لا اله الا الله دا شو دا پینځه واړو په کې کلمه کې راولي او د دې ان کنتم فی ریب مم معنا د دې پوری اعدت للکافرین پوری دا ان کنتم صادقین پوری دا سره محمد رسول الله د دې آیات مطلب سو محمد رسول الله چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دلیل د رسالت دا قران دی او دا دوی په تخفیف ورکخه یوې په بشارت ورکو بشارت او دی بل سوال کې دا اول سوال په اثبات رسالتو نو دا ثابت شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ثابت شو په دوړو آیاتو باندې ثابت شو کړه او دی دوی اعتراض کوي يهوديان ښا دا مربوط دی دې قول سره انا ان کنتم فی ریب نو دی وای انا فی ریب دا سوال دی موږ په شک یو من رسالتک د رساله ستانه لانك تذكر الاشياء القبيحه تا اشیاء قبیحه ذکر کې نحو يسلبهم الذباب او کما سلی العنکبوت دا معمولی سیزونه ذکر کې مچ ماشه مچان ذکر کې ته څنګه پیغمبر پیغمبر خدا نه ذکر کوي نو الله تعالی جواب راولي قل ورته وایا دا جواب دې د سوال نه سوال خود دې دغه ذکر نو دا جواب بکې قل ورتوا ان الله لا يستحي پدې سره الله تعالی لا يستحي حیا نه کوي حیا څه ته وي طالبانو رقت قلبی ته مال حیا راشي یو مشر سړی راشي نو دا کار پرېږدم رقت قلبی ته وي حیا نو د استاد وجنه ملا کار پرې خود پاسي ودريږي مشر راغه ادب کوي رقت قلبی ته وای نو الله خو دې نه منزه دی ان الله لا يستحي الله تعالی حیا نکي لا يستحي لا يترك دې سره لازمی معنا وکي حیا سره لازم ته ترک نو لازمی معنا وکي اي يضرب مثلا ما چې بیان کیو مثال د مثالونو نه بعودتا پماشي سره فما فوقها یا زیات تماشینا مچ ماشه دې کې څه فائدہ ده الله وی فائدہ دا ده فاسق سره په دې باندې کافر کی او مؤمن په ایمان راړي فاما الذي في تفسيريه فاما الذين ارجا كثان امنوا چې ایمان راوړي فيعلمون اي تصديق کوي علم نسبت الله تصديق بوایخه تصديق انه الحق دا مثال حق من ربهم د جانب ربنا واما الذين ارجع كثان كفروا كافران فيقولون وايغي په اعتراض کې ماذا اراد الله څه شي اراده کړې ماذا نافيه ده یا استفهاميه ده څه شي اراده کړې الله تعالی یا نه اراده کړې الله تعالی نافيه کا دا ته ځان نه وای بیا به دا ته ځان سیا شش اراده کړی الله تعالی به آزاد پدې تر مسله د جت مثال نه د دې فائدہ د طالبانو یدل به کثیرا گمراه کوي په دې مثال سره ډیر خلک ويهدي به هدایت کوي په دې مثال سره ډیر وتا وما يدل ان گمراه کوي به په دې مثال سره للفاسقين مگر فاسقان فاسقان به گمراه کوي چې ماشي تا مجتساجت دي هغه به اعتراض کوي هغه به دې تساجت دي هغه فاسقان دا فاسقان سوق دي وصل کول د رسولانو دی به الله يفرقو بتصديق البعض وتكذيب البعض ټول پیغمبران په عقیده کې یو ساتي ټول کتابونه یو ساتي ښا موږ ګور ټول پیغمبران په عقیده کې یو ساتي کتابونه ټول منو عمل به خپل کتاب کو روان به خپل پیغمبر پسیو او منو به ټول والآخرت په آخرت کې كلهم سبب ذلك الفساد دا ټول سبب دې فساد دې چې دا کافرانه کوي وهذا كفر بالله المنعم دا خو کفر دې د الله تعالی در باندې څومره انعام کړی دې ته دا غي احسان نه مني انعام نه مني الله وی استبعاد ذکر کوي طالبانو استبعاد دي ته وي چې ستا کفر له وجه نشته دی ولې کافر کیږي ومن ایمان کم وخت وګوره کیف تکفرون څنګه تاسو کافران کیږئ بالله په توحید الله تعالی باندې وقد انعم عليكم انعام کړي پتا زمانه وکنتم امواتا وای تاسو نابود نابود وای مړوي یا مړوي یا نابود وای یا نطفه وای یا مړوي په جهل سره ثم الیه ترجعون بیا به الله تعالی تراجی شی په قیامت کې یسالکم عن النعم التي خلقها لكم سوال بگی تانه دی نعمتونو هغه چې پیدا کړی تاسو لرا دا نعمتونه دا نعمتونه تعالی پیدا کړی دی و سوال کوي الله وای استبعاد ذکر کو چې وکم وخت ایمان راړی وګور د الله قدرت ته هو الذی دا الله غذات خلق لكم پیدا کړی تاسو لرا تاسو نفي د پاره خلق لكم لام د پاره د انتفاع ده خلق پیدا کړی لكم تاسو نفي د پاره اشیاء مفیده اشیاء مفیده غیر مفیده ټول مفیده دی بعضی بالذات بعضی بل بالعبرت بعضو نه بالذات فائدہ اخلا بعضی نه عبرت لړمنا مارنا عبرت اخلا دور غونته شی دی او یو ټک درکې نو اساسه مازغه دی وقور دی وش عبرت نه واخلا فائدہ د پکې ښه بالعبرت په عبرت ترا خلق لكم في الاخره استاسو نه په پاره ماغه په الارض په معنی جميعا ټول دا ټول د انسان د فائدې لپاره دی ښه بعض مفیده دي بعض غیر مفید خدا غیر مفیده تا تخکاری الله ته علم نه دي کې په انسان ته فائدہ ده یو سړی چې الله اپیم ور کړو سب اپیم ور کړی ولا دشمن عمره پرې خود په ځای باندې چې پرې خود مار راغی یو مار غا اپیمی وچی چو تکي ورک مال توجه وقصد توجه قصد استوى توجه وقصد الى السماء الى تصوير السماء تصوير الاسمان تا اسمان تصوير السماء ليتم النفع بما في الارض فسواهن سيرهن وی ګرځول برابر کدی لرا سبع سماوات و اسمانونا و اسمانونا او وزمکه وهو بكل شيء علي ادا الله تعالی پارش باندې عالم دی پار ازمګه کې په هر اسمان کې بل څوک ندي بل څوک عالم شته دی نشته وهو بكل شيء علي دا الله عالم دی پارش باندې په دې ازمګه کې او په هر اسمان کې په هر ازمګه کې بدا در دې پور راغې دا دا درته سلور خبرې وکړې ښا اثبات لا اله الا الله په آیات اول سره په دویم اثبات آیات سره ان کنتم فی ریب سره محمد رسول الله ثابت شو فإن لم تفعلوا بشا تخويف وبشر الذين آمنوا بشارات او دا دویم اعتراض د يهوديان ان الله لا يستحي دا غي جواب ورکو دې کې دا پایله ده په دې ماشي او مچ سره څوک کافر کوم څوک مسلمان کوم ښا څوک یو مني هغه مسلمان شي څوک انکار کوي نو هغه کافر شي هغه سچي کافر شي څوک یو مني نو هغه مسلمان شي څوک کافر کوم څوک مسلمان کوم بیا ورته وي وهو بكل شيء عليم دا الله تعالی پارشي باندې عالم دی پارز مګه کې پار اسمان کې په دې طریقه به زونه سبق بالا خلاصيږي ښا که په یو ځای باندې نو خلې بیا به سبق پاتې بیا به تاسو هم تنګي بدو هم تنګي ښا الله دې موږ تاسو لا وهو بكل شيء عليم الله دې موږ علم راکړي الله عالم نه په موږ باندې موږ سره راغلی قران لا الله دې موږ له علم راکړي د قران عمل د قران دې الله راکړي دعا وکړي طالبانو الله دې تاسو علومو کې برکت واچي طالبانو له دې الله برکت واچي موږ ټول له دې الله طاقت راکړي توفیق دې راکړي طالبان دې الله تر او تازه ساتي مجاهدین حفاظت وکړي څوک بندیوانی الله راخلاص کړي الله تعالی سو بیماران شفا ول ورکي الله سو عمره لتلی قبول کی الله مسافرانو ته خیر کی سو چې مسافرانی اغي مزدورو کې برکت واچي صحت ول ورکي دی ملک له دعا کوي الله دې مسلمانانو د ملک حفاظت کی عرب عجم ته دی الله خیر کی د دې ثواب سبق ثواب دی الله زمون ستاسو مشران او استادانو څلور واړو طریقو حضرات ته ورسي الله دې زمنګ دوستان خوشاله ساتي څو طالبان امداد کوي ټول امداد دې الله کوي خوین دې مین دې ټول دې الله خوشاله ساتي بیگانه دعاګانې دې الله دې ټول قبول وګرځي ربنا تقبل منا انك انت السميع